پدې کې د دین ټول احکام ذکر دي اجمالا او تفصیلا حقوق الله او حقوق العباد په ذکر دي حقوق الله دا دي چې د الله عبادت وکړي او بل دا پدې کې د عدل ذکر دی عدل انصاف ته وایي چې خبر د انصاف کوا او کارونه د انصاف کوا او د دې عدل په مقابله کې فحشا ده ظلم دی ظلم کارونه د ظلم مکوا وینا د ظلم مکوا بیا ورپسې ذکر کړی دی احسان ان الله یامر بالعدل یقینا الله جل شانو حکم کوي بالعدل په انصاف سره ول احسان او په احسان سره احسان څه شي دا معافی ده معافی کول چې څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاته او کی استعمال خوري په ناجایز غیبت در پسیو کی تهمت در باندې لګی تا ورته معافی وکړه او چا چې در سره بد وکړ نو هغه سره خکاوه د دې مقابل د احسان مقابل منکر دی منکر دا دی چې څوک در سره خکې او ته نه انکار کی نو ګوره د ظلم نه ځان بچ کا او د منکر نه ځان بچ کا په عدل باندې قائم شه او په احسان باندې قائم شه دا ستا رشتہ دار دی ستا رور دی ستا پلار دی ستا د تر زوی دی کاکا زوی دی ماما زوی دی دې سره رشتہ داری وپاله د دې حقدار او منکر د بلچا د احسان انکار کول بغي ظلم بی حیائی یعظکم لعلکم تذکرون الله جل شانو تاسو ته نصیحت کوي د لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ او یقینا ګرځول لري الله جل یقینا تاسو ګرځول لري الله جل شانه لره په خپل ځان باندې کفیل عظیم دان چې تاو چې قسم مې دی په الله یې نو گویا کې تا خپل معاملې الله تعالی کړه کزه په دې خبره کې په غلطه نو الله دې ما راونیسي د دې وجه نه کوم خلک چې قسم وکي اکثر داغي حالات بیا ډېر سخت خرابي په دروغ قسم کولو نه ځان ساتل پکاري ان الله يعلم ما تفعلون یقینا الله جل شانو پويږي هغه چې تاسو یې کوي ګور قسمونه داسې ما ماته وي لکه څنګه خرقای و زنانه و لیوانه و خرقای نوم سحر نه به شروع شو تارونه به جوړول جوړول جوړول د وړای نه د وړای نه به چې تارونه سحر نه جوړ کړل چې ماخام بشونه غ تارونه به اوشلول بیا به تنه وړای جوړ کړ مالوچ به تنه بیا جوړ کړ نو دا چې تاسو مکوئ چې اول تارونه جوړ کړئ قسمونه برابر کړئ او هغه بیا تاسو مات کړئ چې شي یو ډله هي اربع ډېر فائدې والا من امتن دبل امت دبل ډله نه یعنی ته چې قسم کې نه د دې لپاره ته قسم کې چې زما پلار دې بل طرف ته زما رور دې بل طرف ته هغه ته فائدہ ورسی انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کې الله تاسو به پدې سره وليبين ان لكم او خامخا بیان کړی دی تاسو ته وليبين لكم يوم القيامه خامخا واضح به کی تاسو ته يوم القيامه پورز د قیامت بیان به کی تاسو ته يوم القيامه پورز د قیامت ما كنتم فيه تختلفون هغه چې وای تاسو فيه پاغي کې تختلفون اختلاف بم کولو ولو شاء الله کچرتا او غواړي الله تعالی اراده کړې الله تعالی لجعلکم امه واحده خامخا ګرځولې به وي تاسو امه واحده یو ډله واحده امه ګرځولې به تاسو لره امه ډله واحده یو متفق په توحید باندې تاسو په لا اله الا الله اتفاق راغلو یعنی قدم د کشرانو پس د صبات د قدم د مشرانو نه د کشرانو دا قدمونه دا به خوېږي چې مشرانو قسمونه مضبوط ساتلی تاسو خپل قسمونه مضبوط ساتئ فتزل قدمون او به خوېږي قدمونه بعد ثبوتها پلس بعد ثبوتها پس د کلکو عالینا یعنی تاسو مشران هغه قسمونه کلک کړیو او تاسو قسمونه ماتوي وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله او تاسو به اوس کې عذاب په سبب دا غ چې تاسو بندو ان سبیل الله دلار الله انا ولکم عذاب عظیم او تاسو لر د عذاب لوی ولا تشترو بعهد الله ثمن القليلا او ماخلی تاسو فوادو دا الله جل شانه باندې دنیا لگا انما عند الله وخير لكم یقینا هغه چې د الله سره دی هغه غوړه دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون چې چرته تاسو کوی دنیا ته اخلي او د الله جل شانه دین پرې دی دا دنیا به ختم شي او دا اجر دا به په ځای باندې پاتې که په زر روپۍ د قسم ختم مات کو او په زر روپۍ د داسې گواهی وکړه چې هغه کې قسم راته په دروغه د قسم وکړ نو دا زر روپۍ به خلاص شي دین دې په زر روپۍ او په 15000 روپۍ د خرج کړ تراوی دې وکړي او دین دې دغه باندې خرج کړ دا به ختم شي نو د اجر د پاره او که اجر به الله جل شانه سره پاتې ما عندكم ينفد وما عند الله باق هغه چې تاسو سره دی ختميږي او هغه چې الله سره دی نو هغه همیشه دی وی اجړ گئے هو باغ جس کے لاکھ مالی تے نوش روا جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تے هغه باغونه هغه هم ختم شو چې دا غي یو لاک او دوه لاک مالیانو سمبالولې لوی لوی باغونه په لوی لوی رقبو باندې شپږ سوه اوه سوه کناله باغ به هغه باغونه هم ختم شو نو شیروا بادشاه ډېر لوی بادشاه او ډېر لوی حکومت و هغه چې کله د دنیا نه ته نو دواړه لاسونه خالی وو نو تاسو سره چې څه دي نو دا به ختمېږي او الله جل شانه سره چې دي نو دا به باقی پاتې کیږي خپل دنیا چې دا نه دا د آخرت خپل آخرت چې دا د دنیا د پاره م بربادو د دنیا یو سور د ژوند دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د خپل دنیا سره محبت کوي نو آخر له به ضرر ورکي آخرت له او څوک چې دنیا له ضرر ورکي نو آخر له به فائدہ ورکي چې دنیا له بیا آخرت له فائدہ ورکي نو دنیا به د خامخا ضرر کیږي تکلیف به ته دنیا کې ملاویږي مال به در سره کمیږي ولا نبلونکم بشیء من الخوف هغه ځای هم تفصیل کړو هغه چې تاسو سره دی الفدو هغه ختمیږي هغه چې الله سره دی هغه باقی پاتې کیدونکي دي حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ تعالی رضی الله تعالی عنہ وی خپکیګه ما دنیا چې ده نو دا یا معقول دی د خوړلو شی دی یا مشروب دی د سکلو شی دی یا مرکوب دی سورلی ده او یا منکوح دی او یا ملبوس دی د اغستلو شی دی دا دنیا چې دا نو دا یا مطعوم دی د خوراک شی دی نو په ټولو کې قیمتي د خوراک شی چې دی هغه ګبین دی او غبین چې دی نو دا د مچای د ګېډې نه واپس راوځي دا د مچای الټای دی او دا یا معقول دی مشروب دی نو په دنیا کې قیمتي شی مشروب هغه وبدي د اوبو نه قیمتي شی نشته دی او دا د ټولو خلکو په میانس کې شریک دي نو دام درته میلاو دي او په دنیا کې ملبوس ته یعنی لباس ته خلق د لباس د پاره کوشش کوي د لباس د پاره خلق کوشش کوي نو ټول کې قیمتي لباس چې دی نه دا د رخم دی او هغه د چینجی بول دی د رخم چینجی چې کمی هغه د رخم چینجی بول کوي او هغه ته نه رخم ته نه پیدا کیږي او یا دنیا کې مرکوب د خسور لچې دا نو هغه اس دی او په اس باندې خلق قتلول شي را لګ یو پناسي اوس دې زمانه کې خو قیمتي تجارو گاډي کله اس کې دندو شي سړی په کې دن نمبر شي خلق وژني او په دنیا کې چې دی نو خلق منکوح پسې ګرځي نکاح پسې نو هغه المبال په مبال بول په بولو کې ما عندكم ينفذ وما عند الله باق عوض د خو کارون هغه به احسن د خو کارون ما کانو يعملون هغه چې دی کول من عمل صالحا چا چې عمل کو نیک من ذکر نه انسا کسړې ویو ک زنانا او هو مؤمن وی دی مؤمن فلنحيينه حياه طيبه خامخه ژوند به ورکو مونږ لره دلره ژوند مزیدار چا چې نیک عمل وکړو نو دله به مونږ ژوند مزیدار ورکو په دنیا کې امام الموحدین شیخ مولانا محمد طاهر پنځپيري رحمت الله علیه هغه په ضیاء نور کې په دې ځای باندې ډېر خسته بحث کړی په دې آیات وی ډېر مفسرین دې معنی کې خطا شوي هغه حیات طیبه څه ته وایي مزیدار ژوند هغه څه ته وایي وای مونږ خو اکثر علما ربانین چې مونږ لیدلې دي نو په لوګه کې هم لیدلې په غریبای کې هم لیدلې دي وی حیات طیبه هغه دا مطلب غسته دی چې تنعم دا وتا مستی د په مالونو کې مال او اولاد هغه ډیر دی خوراکونه او د سکول سیزونه او کپڑے دا ډیر دي نو بیا شیخ صاحب دا خبره کوي او دشمنانو باندې زور ورتیا نو شیخ صاحب بهترین خبره کوي هغه وایي چې خوراک والی نو خوراک هغه میوي دي او دا خو مارغان چې کوم باغ ته خوښه شي کوم کومه میوه د هغې خوښه شي هغه خوري او که ته وایې چې دشمنانو باندې زور ورتیا نه دا خو په ځنګل کې دا نظامی زمری ته وګوره په ټولو باندې زور ور دی دا خو په ځناورو کې دا عادت دی او که عیش وای د ژوند وای نه ژوند خو د ځناورو د عیش دلته کې عیش نه دی مراد دلته کې فلنحینه حیات طیبه ژوند به ورکو مونږ دلرا ژوند مزیدار ژوند د مزی نو چرته دا لذتونه د دنیا دا دا خوراکونه او دا کپڑے او دا مرکوب او ملبوس دا او چرته کې روحاني لذت کله چې دا حیات طیبه دا ستا ژوند توردن نشو نو د دې لپاره مثالونه بیا وره حیات طیبه هغه دی چې قسمه قسم مشکلات او مصیبتونه هغه پتا باندې موجود دي او ته وای کپلار می قتلېږي کرور می قتلېږي نزد دې خبره نه نه اولم دې ته حیات طیبه وي خسته ژوند او بیا مثالونه ولدا ور کوي ابیا وای وای د بل صحابي مثال ورکې په جنگ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی که زه شهید شوم نو زه به کوم ځایم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جنت کې لاس کې ورته یو دوه درې کجوري یا کجوري خوړې کجوري خوړې نو چې هغه خلې ته کولې نو هغه وغورځولې وی په دې باندې خو ډیر زیات وخت لګي د دې په خوړلو باندې جنت ته زما دا ځان وجنی خدا وته خسته ژوند ښکاری دا ځان وجل وته خسته ژوند ښکاری دې ته حیات طیبه خسته ژوند وي او یو بل بیا دا خبره کړې ده سفیان سوری رحمت الله علیه یادې وې که چرته کې دا بادشاہان خبر شوي سره د فقر نه او سره د غریبای نه دا خبره کړې ده ها غریبي په ډېر زیاته سیوا وا خو کې چرته دا بادشاہان خبر شوي چې په دې علم کې موږ ته څومره خوان مال مال ملاويږي څومره لذت موږ ته ملاويږي د دې علم په دې لار کې نوې دا بادشاہان دی به موږ سره په تور باندې جنگ کړو دا لذت به زموږ نه غسته موږ به وجلی وې دا لذت به زموږ نه غسته دا خوشحالي به زموږ نه غسته وا یو بل دا خبره کړی دا وای په کله کله په مونږ باندې داسې وختونه راشي چې زمونږ په زړه کې د مستۍ رقص شروع شي زمونږ په زړه کې ترنم شروع شي رباب شروع شي داسې خوند پکې شروع شي دې ته حیات طیبه وي فقر دې خو سره د فقر نه دې خوشاله دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګوره سیرت واورا بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ژوند وګوره د عمر رضی الله تعالی عنہ ژوند وګوره دا درې واړه په فقر کې خو بیا هم د دې ژوند حیات طیبه او خسته ژوند حیات طیبه دا نه چې ډېر مال او دولتي مثالونه مې ورته ولنجزي لهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخا بزه بدل ورکم دی ته ثوابونه د هغه به احسن ما کانو يعملون په هیوز دا هغه خو کارونو کې چې دی کول په بدلی د هغه خو کارونو کې چې دی کول فاذا قرات القران فاستعذ بالله ادب ذکر کې کله چې قران کریم آینو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیا پنا غواړه بالله من الشیطان الرجیم پنوم د الله د شیطان رټل شي نه وس د گمراه کولو د د د شیطان په هغه کسانو باندې چې دوستی کوي د سره ولذین هم به مشرکون او په هغه کسانو باندې چې د الله سره شرک کوونکي دي شیطان راضی او مشرک لرګ نیسی چې رګ ولا اونی سينو روان شوی بابا له بل ولا مخ لرا شي سکه لکه د ملنګ او د فقیر په شکل کې وای زه لګ بیمار یم راخپه کې مې لګ باد دی قالو اید انما انت مفترن یقینا ته دروغ جوړون کې بل اکثر هم بلکې اکثر د دین لا علمون نه پويږي قل وایا نزله روح القدس من ربک یقینا نازل کړي دی لرا پاک پرشته طرف درفتانا بالحق په حق باندې لثبت الذين امنوا دې د پاره چې کله کې هغه کسان چې ایمان راوړي دي او هدا او بشرا للمسلمین هدایت او زیر دې د پاره د مسلمانانو دا قران کریم ولقد نعلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی لو طهرت قلوبکم کچرته کې تاسو زړه پاک وې نو تاسو به د الله په کتاب باندې نه ماړ شوي زړه پاک کا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر یقینا موږ پویګو چې دی وایي یقینا خودنه کوي د یو انسان په مکه کې یو انګرو نبی عليه السلام ور سره کې ناشته نو خلق به یې د یو یو کس ته او دا ورته خي د غلام نوم حویتب هغه سره به نبی عليه السلام کې ناشته لسان الذي جب دا غسړي یلحدون الیه عجمیون چې دی وته غلط نسبت کی عجمی دا هغه خو عربي نه دی وهذا لسان عربي مبین کنا دا جب عربي واضح ده دی وای چې هغه سړی وته دا کتاب خې کنه دا قران نو دی چې چاته نسبت کوي کم سړی یادې نو هغه سړی خو عجمی دی عربي هم نه دی او قران وګورم دا عربي مبین ده ان الذين ان الذين لا يؤمنون بالله يكنا يكنا هغه کسان چې ایمان لري په آیاتونو د الله لا يهديهم الله هدایت بونه کړي تعالی جل شانه من کفر بالله من بعد ایمان الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان اوس من کفر بالله عنوان د آیات چې کوم خلق هغه مسلمانان شي او بیا دا وعده ماته کې د اسلام دا کافر شي نو د د باندې د الله جل شانو غضب دی چا چې کفر کو په الله باندې من بعد ایمانی پس دی ایمان الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مگر هغه چې زور وکړي چې په هغه باندې زړه داغه مطمئن په ایمان باندې ولکن من شرح کفر بالکفر صدرن لیکن هغه څوک چې کلا وکړه کفر ته سینا فعليهم غضب من الله یقینا په دې باندې غصه د طرف د الله نه ولما عذاب عظیم دی لره د عذاب لوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ کافر راګر کړو مور ولا شهیده کا سمیه رضی الله عنها هغه ولا شهیده کا پلار ولا شهید کو دا مور ولا دوه خانو پسې وتړل د اسلام اولنې شهیده اسلام ځان قربان کده حیات طیبه ده کنه په اسلام باندې ځان قربان کو او لاړه شهید شو دا خسته ژوند دا غي شهادت وته ملاویږي په منځ باندې دوه ټوټي کیږي خو خوشاله دي دا حیات طیبه ده هغه شهید کړ حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې تاسو سوای بس دا غوامه نبی علیہ السلام نه راغې جړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زړه دې څنګه دی امار وتا عرض کو چې زړه مې مطمئن دی په ایمان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل که چرته دی بیا هم تا ته دا خبرو کی نو خیر دی وته وایا وته وایا چې بس تاسو په دین باندې او زړه مطمئن ساته په یو روایت کې راځي عمار چې د سر نه د خو پورې د ایمان نه ډک دی د د ایمان چې د هغه غوخې وینې سره یو ځای شوی دی نه جدا کېږي د عمار نه ایمان او عمار رضی الله تعالی عنہ او ورسره مقداد رضی الله تعالی عنہ او بل صحابي سلمان بن ربيعه رضی الله عنه دای ته جنت په شوق کړي یو انسان جنت ته په شوق کړي یو التانه دای ته جنت په شوق کړي جنت وای چې خدای عمار برا تکل راولي مقداد برا تکل راولي سلمان ابن ربيعه بکل راولي دای به ما تکل راولي جنت وته په شوق کړي د دې د دې وجه نه کافران کیږي چې دې روپۍ مونږ ته بس پیسې ډېر زیات خوخي دي د پیسو د وجه نه دې کافران شو ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا لکه دا عالم کیسه مې ته کړې وکنه خزه ته کو پر اخلي کې اسلام علی دا د دې د وجه نه چې یقینا د خوخ ک ژوند د دنیا علی الاخرته په اخرت باندې تو کچھ نہ کر نہ کر سکا فضول عمر غټا دی تاهس نہ کړل فضول عمر دې تیر ک کله په خوبونو کې او کله په منډو تاړو کې عبادت د نه پاتې دی مز د نه پاتې دی تراوی در نه پاتې دی روزه د نه روزه دم دغه شان ته روزه د ټوله په خوب کې تیر شي صد مون کړل غافلا کله به ویخیږي لقمان حکیم خپل زی ته ویل لا یکون دی کو اکی اسمن کا بچیا چرګ دې درنه چته خيار نشي چې هغه وختي پاسې دلې او ته پروتې لا جرم انهم فی الاخرته هم الخاسرون خامخادی په آخرت کې دي تاوانیان ذکر کوا الله جل شانه یادوا تلاوت کو نوافل کوا د حیات طیبه ده د خپل ژوند ده تا ته بد دي د مزه ال پتو لګي چې کله دا تا شروع کړ شروع کې خیر ده یو میاش یو کبیا به ته پتو لګي ثم ان ربک للذین هاجروا بیا یقینا رب تا د هغه کسانو د پاره چې هجرت کړي من بعد ما فتنو پس دا غنه چې د تکلیف ور کړی شو ثم جهاد و صبر بیا جهاد او صبر کو ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب تا پس د دینه خامخا بخون کې مهربان دی یوم تاتی کل نفس په هغه رس چې را بشي هر نفس ته جادلو باس بکې ان نفسها د خپل ځان نه او توفا کل نفس ما عملت او پورا باور کی پورا باور کړی شي هر یو نفس هغه چې کړی دی وهم لا یظلمون او په دې وزن من کړی شي ډیر دا افسوس مقام به چې تا ته وي چراشه او دا والا دا ستا عمل دی خسته خسته عملونه او کخکل کلی عملونه وکړه هغه د الله جل شانو عبادت کو نو چې کله د الله د نعمتونو ناشکری وکړه نو الله جل شانو په عذابونو مسلط کړ لوګي پراو سیاره پراوستا بیان کړی دی الله تعالی مثال دا کړی چې هغه مطمئن په قرار باندې امن وعلى امنه امن وعلى مطمئنه په قرارو یاتیها راتل بده تارس کوها خوراکونه دا غیر غدن پریمانا من کل مکان د هر طرفنا فکفرت بیا نعم الله دا یو خاص کله نو خا هر کله د دینه مراد دی زمانه سره لکه زمونږ ملک واخله هر طرف له قرضونو کې راګر دی فکفرت بیا نعم الله دې کو پر کو بنعمتونو د الله فاذاقه الله او لباس الجوع فکولو خری مما دا سنا رزقکم الله او چې رزق درکړی تاسو ته الله حلالا طیبا حلال او پاک ګور کله کله حلالي خو طیب دي او کله طیب خو حلال دي نو دواړه صفاتونه چې پکې موجود دي چې هم حلالي او هم طیبي وشکرو لله او شکر باسی دال وشکرو نعمت الله او شکر باسی د نعمت د الله ان کنتم یاو تعبدون که چرته یې تاسو خاص الله تعبدون عبادت کوونکی په هر حالت باندې الحمدلله وایا پرون مې ته شیخ سادی کیسه ویلې و روان دی روان دی یو ځای کې ولیدل چې یو سړی د د چپلې نه وي نو خدای پاک په دې دومره دنیا کې زما د پاره تا سره یو جوړه چپلې نشته دی ګیله وکړه مخکې روان دی بازار ته ورده نشه په بازار کې یو سړی ولیدل داغه خپې نه وي شیخ سعدی ویل یا الله شکر دې چې په دې را کړی چې په خیر دې عمر راکو ګور په حال په هر حال باندې دا الله شکر وباسه شکر وباسه الحمدلله وایا که بیمار شکر وباسه چې په ګناه کې نه راګر شوی یو عالم یو نیک سړی هغه ټول بدن باندې دانه راختلې وي په ټول بدن باندې دانې راختلې وي بدن د دانو نه ډک دی او الحمدلله وای دا الله شکر وباسي نو چاته نه تاسو کو ګوره ته الحمدلله وای بدن د دانو نه ډک دی په تکلیف کې هغه ته وی دا الله شکر ادا کوم چې زه په ګناه کې نه امراګر په مصیبت کې راګیرم غم دې را باندې تکلیف دې را باندې خدا شکر دې چې په زنا کې نه مخ ته ادا شکر دې چې حرام نه خورما بیماری را باندې دي خو حرامو کې خو نه مخ ته کړه دا الله شکر وباسه په هر حال کې که چرته تاسو خاص دی الله ته عبادت کوونکي حرام څه دي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرام د تخیه کینه حرام کړي مونږ په تاسو باندې مردار او وینا هغه خد خنزیر و ما او هل لغیر الله چې आवाज وکړي چې پاغه باندې علاوه د الله نه فمن استر راسوک چې محتاج شي غیر باغ نه خوند اغستون کې ډیر خورون کې ني ولا عاد او نو زیاته کون کې یقینا الله فین الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان دا الله حرام کړی حرام وګڼل تفترو علی الله الکذبا دې د پاره چې جوړ کې تاسو په الله باندې دروغ په الله دروغ مې جوړ ان الذين كنا ناقصان يفترون على الله الكذبا چې جوړي په الله باندې دروغ په الله دروغ جوړي لا يفلحون دی به کامیاب نشي متاع قليل سکد لگا فائدہ ده لگا ولهم عذاب الیم دی لره عذاب درناک وعلى الذين هادوا واغ کسان چې يهوديانو حرام کړی دي حرام کړی مونږه ما قصصنا عليك من قبل پدې باندې هغه چې مونږه بیان کړی دي په تابانه من قبل مخکې د دې سورته انعام 146 نمبر آیات کې وما ظلمناهم او ظلم نو کړه موږ په دې باندې لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله بیا یقینا رب تا للذین عملوا السوء هغه کسانو لره چې بد عملوا السوء چې کوي کارونه بد بجهالت پنا پوهای باندې ثم تابو بیا توبه واسلام من بعد ذلک پس د دینه واصله واصلاح د عمل وکړه ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب تا پس د دین العفو لغفور رحیم بخون کې مهربان دی بد عمل لیکو نه پوهوي ناپوه یو بد عمل دی کو اوس پوه شي بد عمل دی پرې خودو نو الله بخون کې مهربان دی ای درګي ای درګي ما درګي نا امیدی نه سورته نام کې په ډېر تفصیل سره دا در چې دی نه دا د نا امیده در نه دی صد بار توبه شکستی بازا سلزله توبه ما ته بیا راشه نا امید کیږه مخه ان ابراهیم کانت کان امتا قانتا لله حنیفا بیا امرانی روان دی بلځه یقینا ابراهیم علی السلام کان امتا قانتا لله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډیره خسته معنی کوي ابراهيم عليه السلام کان امتن خودن کې او د خیر قانت لله عاجزی کون کې او الله جل شانه ته حنیفا لال په توحید او ماتون کې او شرک لرا ولم یکم من المشرکین او نو د مشرکانو نه ابراهیم علی السلام ته امت وي چې یو او موحد نو ته امت ځکه ستا د وجه نه الله دا دنیا قائمه کړې ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو الله الله ویون کې چې په صحیح طریقه د توحید په عقیده باندې الله الله ویون کې د مخ پزما کبانې موجودی قیامت بن راځي نو د دې نه معلومه شو چې یو موحد موجودی نو قیامت بن راځي نو ابراهيم عليه السلام پزمک باندې یو موحد هغه تعالی جل شانو امت ویل دي داغه د پاره بس الله دا دنیا جوړه کړې و امتا قانتا لله وګای خطیب صاحب سلمه الله هغه وی وی حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مشر شیخ صاحب هغه چې وای ما خواته راغی نو یې ما ته وی چې څنګه چل دی مرګري در سره شته دی وی ما ورته وی چې شیخ صاحب یواز یم نو یې ما ته دا وی چې ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین ډېر د تسلی والا یاد دی نو شاکر لانعمه ابراهیم علی السلام کې خصوصي پتونو یو دا چې الله ته به عاجزي کولا یو دا چې موحد او مشرک نو شاکر لانعمه شکر کوونکو د نعمتونو د الله نو چې کله دا صفاتونه پکې رااله نه اجتبا هو هدا هو الى صراط مستقيم باغ ورکړو دلرا او هدايت مو تکړو په طرف دلار نیغي وآتیناه فی الدنیا حسنتا مونږ ورکړو مونږ ورکړو د ته په دنیا کې خیسته ژوند وینه فی الاخرت لمن الصالحین یقینا خامخاده په آخرت کې لمن الصالحین د کامیابونه حیات طیبه خیسته ژوند مولا ورکړو فلنحینه حیاتا طیبه که په اور کې ده نو په خسته ژوند کې ده که وطن پرې خدای ده نو په خسته ژوند کې ده انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه اعتراض تزان ته ابراهيمي وای چې زه د ابراهيم عليه السلام نو اسېما نبی عليه السلام ته وای نه ابراهيم عليه السلام خود خالی درجه احترام کو د ابراهيمي دین کې خود خالی درجه احترام نه ته خود خالی درجه احترام نه کې جواب د خالی رز خو تاسو الله تاسو باندې نو مقرر کړي تاسو ځان په خپل د خالی رز خوخه کړه او د دې رز احترام هم شروع ک بس الله تعالی مقرر کړه یقینا مقرر شی او تعظیم د خالی درجه علی الذین اختلفوا فی پاغ کسانو چې اختلاف کړو فی پاغ کې وان ربک لا يحكم بينهم يوم القيامه یقینا نفس خامخا فیصله بو کی په میز ده کې حکمت څه ته وایي بالحکمت حکمت هغه دی چې مضبوط دلایل قطعی دلایل هغه ته پیش کا او دوی موعظه الحسنه د عبرت واقعات خلکو ته وایا چې فائدہ رسي لکه تخویفونه بشارتونه او که چرته کې یو ځای کې عنادي سره در سره راغی وجادلهم مناظره ور سره وکا په خسته طریقې سره جنگیالو سره به مناظره نه کوي چې جنگونه کوي نه نه یو سره خبره کوي په صحیح طریقه د ادب په دایره کې خبره ور سره وکا یو بل ته ویلو وی ته ټرک ډرایور یې نه بل وته ته ټرک سلیسر یې دا اوس دا مناظره ده دا مناظری دې زمانه د دې زمانه مناظره دا سم مناظری نه دي دا دلیل دی چې یو بل ته وایي چې ته ټرک ډرایور بل وته چې ته ټرک سلیسر یې د قران آیات په دلیل کې وایا او د یو بل سپکاوي سورته حجرات نه ارشوي دي بالتي هي احسن دا د ارشوي دي چې ولا تسب الذين يدعون من دون الله یو بل تکنزل بدر دي لاسونه چون دا نن سبا دغه مناظري دي او تدلیس کول خبره ګډوډول ځان زور ورول مناظره خو د حق د اظهار د حق د پاره و چې بس بل په حق باندې دي او که چېرې بدله اخلي دي تاسو نه فعاقبو نو بدله واخلي بمثل ما عوقبتم په مثل دا هغه چې تکلیف در تکلیف درکړې شوی دی تاسو ته ولین صبرتم که چېرته تاسو صبر وکړو لوا خیر للصابرین دا غوړه دي د پاره د صبر نه کو وصبر او صبر کوو ما صبر کوي الا بالله او نه د بدله د صبر مگر من نه د بدله د صبر ستا مگر په الله باندې ولا تحزن عليهم ام غم جن کیږي په دې باندې ولا تک فی ضیق مما یمکرون او مکیږي په تنگ سیا کې دا غسل چې مکرونه کوي دای څه چل ول کې دای څه تدبیر کې پاغه مخ پکېږي ها ان الله مع الذين تقوا یقینا الله جل شانو دا غچا سره دې چې تقوا یې کړی دا والذین هم به محسنون او هغه کسان چې هغه خسته کارونه کوي والذین هم به محسنون هغه کسان چې هغه خسته کارونه کوي حرم ابن حبان رحمه الله هغه چې کلو پات کېدل مرګرو وتوي چې موږ ته وصیت وکړه نو هغه چې زه تاسو ته وصیت کوم دا وصیت یاد ساتئ چې ادعو الى ربك بالحکمت والموعظه الحسنه دا اخیره پورې ښا دا آیاتونه دا بهترین آیاتونه دي خپل مرګرو ته چې وصیت کې پرې آیاتونه وصیت کو چې خلکو سره په حکمت خبره کو په خسته طریقې سره خبره کو مناظره چې کینو په خسته طریقې سره کو کنزل مکوا او صبر کوا صبر کوا خفګان مکو او تنگسیا ځان باندې رانه ولې کار په مخ کې باندې بوزا مخ کې وای بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سورت بن اسرائیل مکی سورت ته په ترتیب د سوراتونو کې ولسم نمبر دی او په نزول کې 50م نمبر دی پس د سورت قصص نه نازل شوی دی او مخکې د سورت یونس نه ربط د مخ کی صورت سره په صورت کې په مخ کی صورت کې چې عطا امر الله دا الله جل شانو عذاب راغې بدلته په صورت اسراء کې وایي چې عذاب ولې راغې سو جې دا چې عذاب راغې یو دا چې انکار د توحید نه دا الله دی والی نه انکار کول دویم دا چې دا الله د آیاتونو نه انکار کول ادریم انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او سلورم استهزاء په پیغمبرانو پوری د دې د وجنه په دې باندې عذاب راغی داود صورت صورت کې سلور خبره ذکر کوي چې پاغي باندې عذاب راځي هغه موږ ذکر کړل سلور واخا پربت کې ذکر کړل سبحان الذي پاکی دا الله غزاد لر اسرا بی عبده چې وې ته بند خپل لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى الذي مسجد اقصا هغه تبارکنا حوله چې برکت چول موږ حوله غیر چاپر دا غینا لنور يهودي د پاره چې خو موږ د تامن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه انه هو السميع البصير یقینا دا الله جل شانو اوریدون کې اوریدون کې لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 12 کال شو په دوسل په دولسم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د لسم کال د نبوت په دغه شپه باندې د معراج واقعیا هغه را پیښه شوی و ځکه په دیار رسم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت لتلو او وجه سوا وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف تلار او په طائف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خیال نه ساتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته غوږ کې کې نه خورو حدیث کې راځي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې چې پتا باندې سخت ترس کومه تیر شوی ده نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې سخت رس په ما باندې هغه تر شوی ده یوم العقبه دا عقبه رس وې زه اوتم او لاړم د مکې نه اوتم طائف طرف ته لاړم او الته کې ما د طائف ملکانانو سره خبرو کړه خانان او ملکانان چې کوم چې مال ځای راکی او مسله مې وته وکړه چې مرګرو لځای وګورم چې مرګري مې هغه ته هجرت کی مضبوط شي هغه زما خبر اوریدل څه چې مال یې خبرې جواب هم رانه کوو زه د الته نه روان شم کسان مر پسې ولګول زخمی هم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې چا ور چا رسول الله صلی الله علیه وسلم له جواب نو ور کړی هغه بیا رسول مسلمان شوی مو هغه صحابي شو د طائب ملکو نو مال جواب عمران کو زرا روان شوم او ډیر زیات سفر مې وکړ یو ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو چې ما سرخ کته کړو زر روانم او په پلان کې ځای کې زه په هوش کې رالم یعنی دومره تک تکلیف کې کړو چې پټول لار به هوش را روانو وای چې بار مې وکتل وریځ کې جبرائیل علی السلام دی زما د پاسه وریځ د پاغي جبرائیل علی السلام دی وای ما ته جبرائیل علی السلام وای چې دا د غرونو دا پرشتہ راغلی ده او وای چې پر طائف او پر مکی والو باندې د زړه جبل صبیر او د جبل قبیس دا دواړه ته زرا جختوم او د دې په منځ کې چټنی کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وته چې نه د دې نسب کې بدا سي سوګي چې هغه به کلمه د توحید او لا اله الا الله ووي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره به توپیری هغه یو کړه خیال ولونه ساتو نو الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته بوته او د اسمانونو سیل الله جل شانه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو څنګه وشو نو دولسم کال د نبوت او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې دا سره دی وې شپه و یو سپین رنگ والے ساروی هغه راوستو د خچر نه لګوچتو د خچر نه لکته او د خر نه لګدنګو او پاغه باندې زکینولم هغه به چې قدم واغستو نو دا هغه یو قدم دومره وو چې د نظر انتها پورې وو وایي بیت المقدس ته بوتلم مسجد اقصا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو او په مسجد اقصا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعات مزو کو انبیاء علیہ السلام هغه ور سره هغه ور پسې ودرېدل امام الانبیاء شو وی په مسجد اقصا کې زو مال یو یو پیاله رااله د شراب رااله یو پیاله رااله د پایو رااله نو ما د پایو پیاله راواغسته هغه نو سکله زمونږ استاد عبدالجبار شیخ صاحب الله دې ول ژوند عمر ورکړي د ډېر عمر دی مونږ ته نه بخاری مې له درس هم تنم کړو سلمه الله هغه وی وای پای چې دنه دا په ویخ هم خي او په خوب کې هم خي په خوب کې پای علم دی او په ویخ باندې طلباء له بیا ډېر زیات خي مازغو له تقویت ور کوي نو مالا پای را کړی شو وی ما ته جبرائیل علیہ السلام وی چې تا فطرت واغستو فطرت ته غواره کو دین دی غواره کو پایو کې دین دی او کچرته کې تا شراب غسته وې نو تا ټول امت به گمراه شي او په غلطه لار بسو وی بیا ز اسمان طرف ته روان شوم اسمان طرف ته ختم وی جبرائیل علیہ السلام چې ال تور سید وی دروازه طلب یو کچ دروازه کلاو کړي وی هغه وته وی چې څوک وی جبرائیل یم وی څوک دی در سره وی محمد صلی الله علیه وسلم دې دروازه را تخلاص کړ اول اسمان ته چلا نو پاول اسمان کې آدم علی السلام ولیدو ادم علی السلام ته چې مرحبا به ابن صالح نیک بچیه په خیر आले رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی په دوی مسمان کې یحیی علی السلام او عیسی علی السلام هغه وته چې مرحبا به اخ صالح نیک رور په خیر आले قیمتي رورا په خیر علي په دریم اسمان کې حضرت یوسف علی السلام او الله وې د ډېر زیات حسن ورکړو یوسف علی السلام هغه ته مې چې رورا خیر علي او په سلورم اسمان کې ادریس علی السلام هغه مو ته چې رورا خیر علي او په بنځم اسمان کې هارون علی السلام هغه مو ته خیر علي وې چې نه کروره مرحبا باخ صالح او په شپږم اسمان کې موسی علی السلام موسی علی السلام خاطر دی نبی علی السلام ډیر تل راغله دی او په هم اسمان کې مې ابراهیم علی السلام ولیدو دی او خسته ګيري والا سره دی عبد الله شه ماشومان ته نګر چاته راځي وای ما وی چې دا څوک دی چې دا ابراهیم علی السلام دی وای ما وی چې دا ماشومان څوک دی وی چې دا د مسلمانانو بچی دي الته کې د مسلمانانو چې کوم بچی وفات شي نو دا غي پلار ابراهيم عليه السلامي او سارا د ابراهيم عليه السلام بيبي هغه موري او چې په پایو کې کوم ماشوم وفات شي نو الته یو له توبه وتوي هغه توبه ونه چې داغه داسې د پایو غلام دي لکه څنګه چې د غوای پایته نسکی دا ماشومان الته کې اتوبه ولله غیر چاپره ته ماشومانو ابراهیم علی السلام ته چې مرحبا به ابن صالح نیک بچی په خیر आले نیک بچی باندې خلک خوشحالي د دین ارستو ویزه سدرۃ المنتها ته بوتلم سدرۃ المنتها هغه ځای دی چې راغې نه بر سوک نشیتلې داغې نه هغه ځای ته جبرائیل علی السلام زی او د التن حکمونه را نازلېږي او د التن بیا حکمونه زمکه ترازی دغه ځای کې جبرائیل علی السلام پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مکان تلا چې کوم ځای کې مکان نشته دی مکان ځای نه دی یعنی ځای نشته دی بس هغه ځای ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه سره خبره وکړي بعضی وی الله یې لیدل دی خو خره ادا ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې ته چاته ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدل ویند دروغ جوړ کړ دا دروغجن دی نو د عائشہ رضی الله تعالی عنها دا رائے خده نور صحابه کرام هغه دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدلو نو الته کې الله جل شانه سره بغیر د واسطې نه خبرې وکړي په واسطې بغیر د واسطې نه خبرې وکړي الله جل شانه په پرز او پشپا کې 50 مزونه پرس کړ چې دا ستا د قوم ستا د امت د پاره شو موسی او د جنت او د جهنم فعل په وکړ چې دغه جنت ته دا جهنم دی حدیثو کې مشکات کې بیا ډېر زیات تفصیل د دې راځي چې جنت بیا څنګه او جهنم څنګه د معراج ډېر اوږد بحث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایتو کې دا خبر راځي قوي روایت کې دا خبر نشته ده ها شپږم اسمان ته چراغه وم تراغه بیا داغه نه شپږم اسمان تراغه د چې شپږم اسمان تراغه موسی عليه السلام ته ویل څنګه چلو شو موسی عليه السلام ته ویل 50 مزونه را باندې فرض کړ موسی عليه السلام ته دا ست امت نشي کوله زما تجربه شوې ده په بنی اسرائیل باندې هغه سره نه دي رسولي نو تا امت دانش کولې لاړ شه کم کپې نه لاړو هغه مزونه په کم کړ بیا نبی علی السلام لاړو الله ته درخواست وکړو دغه شانته کمیدل کمیدل دا 50 مزونه چې دا 50 ترال او الله وتوي چې دا پنځه مزونه دي خو ثواب د 50 ته دي یو مز چې کینو د لاسو ثواب ته ملاويږي او چې جمع سره دیو کو نو د ویش ثواب د یو په ملاويږي نو بیا 27 ل په 10 کې ضرب ورکا نو چې 27 ل په 10 کې ضرب ورکو نو دا ډیر زیات منځونه جوړیږي دا یو مز چې ځان لومو کو ځان لکه لس مزونه چې وکړل ځکه ثواب چې دی نو هغه د پنځوس مونځونه دی یو مونځ د هغې ثواب د لسو مونځونه دی او بیا چې جمع سره دا یو مونځو کې نو د دې ثواب دویش مونځونه دی نو بیا دا لس مونځونه راواله او دی له په ستایس کې ضرب ورکه ګویا کې تا لس مونځونه هغه د جمع سره وکړ او 27 کې ول ضرب ورکړ چې څومره جوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه مزونه پرس کړی شو پینځو ترال مزونه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته راغی او مکی والا چې وو نو هغه ته واقع وکړه نو هغه ته نه د بیت المقدس د دروازو تاسو ته چې بیت المقدس کې څو دروازې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا چې دروازې مخه ته کې خوري نبی علیہ السلام الله جل شانو ته ټول بیت المقدس مخه ته کې خوري چې تاسو کوی اوس نبی علیہ السلام حتیم کې ودرېدو او چې کم تپوس به تناغی کو نو نبی علیہ السلام به داغی جواب ورکو چې کم تپوس به تناغی کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغی جواب ورکو خلق ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په سرال چې ستا مرګره خو چې د بیګا اسمان ته تلیم او عرش ته تلیم الله خوا ته تلیم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ال تکیوي چې زما مرګري څه ویل دي نو رښتیا ویل دي دا غرض نه ابوبکر صدیق شو رښتینی شو معراج چې نو دا دوه حصے دي یو حصہ دلته کې دا چې د مکې نه د بیت المقدس پورې دا په دې صورت صورت بنی اسرائیل کې ذکر ده او بل ایسه چې دا نو هغه په صورت نجم کې ذکر ده چې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه بوتل اسمانونو ته دا صورت نجم کې دې ذکر دی او بیا دا خبره چې معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم روح او بدن دواړو سره کړو ها بعض خلک وایي چې صرف روح معراج کړو دا غلطه خبره ده او معراج د سل سلور سلويخ صحابو نه نقل دی د چوالی صحابو نه نقل دی متواتر دی او د متواتر نه انکار خو پر دی څوک چې معراج نه انکار کوي نو هغه کافر دی الذي بیت المقدس کوم یو دی بارکنا حوله چې برکت چولې موږ غیر چا پر دا غینا نهرونه دي میوي دي بوټي دي لنريه دې د پاره جو خو مونږه هغه تعمل آیاتنا عدن خانو د قدرت زمونږ نه انه هو السميع البصير یقینا د الله جل شانه هو السميع البصير هغه اوریدون کې ده ولیدون کې ده او اتینا موسی الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل ورکړه مونږه موسی عليه السلام ته کتاب او ګرځول مونږ دې نه هدایت د پاره د بني اسرائيلو الله تتخذوا من دوني وکیلا دا چې منی سي ما سي وازمان بل ذمہ دار وکیل ذمہ وار ته وي وکیل هغه چاته وي چې رستا کار کوي نو الله وي چې زمانه بغیر بل وکیل منی سي او دی وی چې دی با دا باباګان چې نو دا دا الله وکیلان دي اوس دا خکار د الله د قران خلاف نه الله وی چې وکیل منی سي دی وکیل نسی ذریه من حملنا معنوه اے اولاد دا چا چې سوار کړی وي موږ تاسو د نوح علی السلام سره په کیشتای کې انه کان عبدا شکورا یقینا او دا نوح علی السلام عبدا شکورا بنده شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل موږ په سلا ورولې بنی اسرائیل ته حاصل کتابه په کتاب کې تورات کې لتفسد النفل او مرتين خامخا فساد بکوي تاسو پزمکه کې دوه ځله وتا ولا تعالون علوا كبيرا الوی بکوي تاسو لوی ډیرا تکبر بکوي مرتين دو ځلا مفسرین دلته مختلف خبرې کوي مفس... مختلف تفاسیر اخیری زمانہ کې لکه زمونږ دا زمانہ پدې کې فساد او مخکنه زمانه کې فساد یا هغه فساد چې تاسو د رسول الله د موسی علی السلام نه 1500 کال بعد کړو چې د موسی علی السلام نوم خلاف کړو دا خبر هم نو منلې شریعت هم دا بدل کړو او بیا هم 300 کال بعد د عیسی علی السلام نه دا غینه بعد تاسو د عیسی علی السلام خلاف کړو مرتين دوزله د موسی علی السلام د عیسی علی السلام خلاف هم کړو او فساد دا د الله جل شانو په حقوقو کې کړو ها نو فساد به کوي تاسو په ځمکه کې دوا زلا او تعالی نلوي به کوي تاسو لوی ډیر فاذا جاء وعد اولاهم اولاهما کل شرالا وعد اولاهما وعد اولاهما وعد اولنا دې یعنی 1500 کال پس دی د موسی علی السلام د شریعت خلاف وکړ دا اولنې وعده و اولنې فساد کله چې رااله نیټه د اول فساد د دی باس نه نوراو لګل مونږه علیکم په تاسو باندې عباد الله نه بندګان زمونږه اولی باسن شدید چې خاوندانو د جنگ څخه بخت نصر په الله مسلط کو جنگ ور سره مضبوط وکړ فجاسو خلال دیار نو دن شو دی په میز د کورونو د دای کې وکان وعدم مفولا ودا وعده پورا کې پورا کړی شوی یا یا ودا وعده مفعولا کیدون کې پورا کیدون کې ثم عددنا بیا واپس درکړل موږ تاسو ته الکرتا غلبا علیهم پدی باندې وام ددناکم بیا معلم و بنین و جعلناکم اکثر نفیر او امدادو کم تاسو په مالونو په اولاد باندې او وګرځول موږ تاسو اکثر نفیر زیاد په نفرای کې یعنی ډیر مې کړی نفری مې له سیوا کړ کسان مې له سیوا کړ ان احسنتم احسنتم لانفسکم که چرته تاسو خو کوي نو خو کوي د پاره د پای دی خپل وینا ساتم او که چرته تاسو بد کوي فلها نو سزا به سزا په تاسو باندې ده فلها نو سزا تاسو په نفسونو باندې ده یعنی خاص به تاسو په نفسونو پورې فیضا اجا وعد الاخرته کله چې رااله وعده رستنای د فساد نو موږ بیا په تاسو باندې ظالمان راوستل چې یو بادشاه او هغه د قتل دی قتل کړی لیسو جو کوم دې لپاره چې وعد الاخرت نه مراد چې عیسی علی السلام خلاف وکړو دې لپاره چې تور چې مخونه د دې ولی خپل مسجد او دې لپاره چې د نشری جمعه تا کما دخلوا اول مره لکه څنګه چې ورنو نوتی ورته اول مره تن پاول ځل باندې وليتبروا او چې هلاک کی ما علو آغا ما علو تدبیر آغا چې وسې په ورسیږي تدبیرا په هلاکولو سره دا بیت المقدس ته دا ظالمان وردن نشي او دی باندې حملیو کې دی هلاک تبا برباد کی عسى ربكم نزيد رب تاسو ايرحمكم چې رحم بو کی پتا سو باندې وین عدتم عدنا که چرته شي تاسو راو ګرځي دی خلاف د الله تا نو موږ به راګرځو عذاب ته اوس بیا د الله خلاف تر ګرځیدلې دي ماشومان وجني زنانه وجني بمباریان کوي وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ما مقرر کړی دی جهنم ګرځولې دی ما جهنم د پاره د کافرانو حسیرا جل خانه ان هاذ القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران خودنه کې هغه لارې ته چاغه دنيغه ويبشر المؤمنين زیر ورک زیر ورک مؤمنان هغه کسانو ته عملونه صالحات چې عمل کې نه کړل لهم اجر کبیر چې دی لره د اجر لوی وان الذين كنا نار کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان راړي په آخرت باندې نو تیار اتنا تیار کړل مونږه لهم د پاره د عذاب الیم عذاب درناک او د انسان حالت ذکر کړي ويدعو ويدعو الانسان بالشر دعاء بالخير اغواړي انسان بدای لرا په شان د غختلو د د خیر لرا وکانه الانسان عجولا او د انسان تلوار ګرندې یعنی راو رز او شپه دا د الله جل شانو په وحدانیت باندې دلیل دی یا مان دا چې دوه نخې مونږه د رز او د شپې د پاره ګرځولې دي نور چې دی دا د رز د پاره نه خدا او سپګمه دا د شپې د پاره نه خدا نو دوه نخې مونږه ګرځولې دي نو لري کومه شپه د نخې لکه څنګه هار چې غاړې تا چولې نو دغه شان ته دا ملنامه به دم غاړې تا چولې که بد عمل دې کړی او که ښه عمل دې کړی ونخرج له یوم القیامت او راو په باسونګه د لره په ورځ د قیامت کتابن کتاب یو یو کتاب یلقاه منشورا چې دې ور سره مخامخ شي منشورا خورور منشورا غوړې دلې خور اور اقرا کتاب کاو بویل شي وتا اول العمل نام خپل ګور او تا خپل عمل نامه ته تاسو کړی دي دې ته سوچ کول پکار دي دې آیاتونو ته سوچ وکړه ته وګور او تا هر څه لیکل شي کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا او کافي دې نفس ان رضی پتا باندې حساب نه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه څوک چې په هدایت شونه یقینا دې فائدہ د هدایت د پاره د خپل ځان د دا او من ظل څوک چې گمراه شو فینم یذل علیها یقینا ضرر د گمراه چې په نفس د د ولا تزر واجره وزر اخرى او نه بشي بار ولې وازرتن یو ولا تزرون بشی بار اول با وازرتن بارون کې وزر اخرى بار دو بلچا دا بوج چې دی نو دا خپل بوج به ته په خپل باندې وړي بل څوک به سره نه وړي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نیو مونږه د پیړونا پس د نوح علی السلام نو کفا بذنوب عباده خبيرا بصيرا سوره اعراف کې موږ ذکر کړی سوره هود کې کافی د رب صاحب گناهونو د بندګانو ستا خبردار ولیدونکې من کان یرید العاجله عجلنا له فیها سوق چې غواړي من کان یرید یرید العاجله سوق چې غواړي دنیا په بدله د عمل خپل کې منګه دومره نیکان یو خیر خیریت ته غریبی دا او دا دی لوګه دا نه دا خو ته دنیا غواړي د آخرت په بدل کې چې نه کې نو بیا صبر کوه فصبر وما صبرك الا على الله عجلنا نو په تلوار بور کومګه له د تفیا بدې کې مان شاوا چې موږ غواړو بعض انسان بدعمل نو الله ولې څور نه کی خسرت دنیا او آخرت لمن نريدو هغه چاته چې موږ غواړو ثم جان له جهنم بیا به وګرځم موږ د جهنم یسلا د نبشي دې ته مضمون مذکورا بد شوی او راټلې شوی عمل دیو کو عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ویلی دی و یا جاء الى العلم له بازيا يستاذ اموال المساکین اے هغه سړی چې علم نه دی باز جوړ کړی دی او د غریبانو مالونه هغه پر راغونډې د اسماعیل ابن علیه هغه ته خط لیکل او خا د بادشاہ دربار ته تلو داغه زمانه علما خو علما یو بل ته خبره کوله وای دنیا ته دې داسې چل ول جوړ کو دنیا داسې په چل ول باندې حاصلې چې تا نه لیوانې جوړ شو پس دا غنا چې ته په خپل باندې د لیوانو دوای وي د لیوانو د پاره ته دوای وي نو ستانه لیوانې جوړ شو تا خو به د ګمراهانو ګمراهانو ته تعالی رسیده کولا نو ته لاړې په خپل باندې ګمراه شوې اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين شرط دي تاغ روايات والقول فيه فيما مضى فاغ روايتن کې چې مخ کتاب کول دي ابن عون دي ابن سيرين د دا دغه شاګردو کنه نو ته خود لوی خلکو شاګرد ته خود ابن عون شاګرد ته خود ابن سيرين شاګرد نو هغه نه روایتونه کولا روایتونه دي چرته لاړ کم طرف ته خطا لاړې لیونې شوې اين روایاتک والقول فی لزوم ابعد السلاطین ساغه روایتونه څه شو او ساغه خبره څه شو چې تابه کولې چې د بادشاهانو دروازې چې نو د اپرې د بادشاهانو دروازو ته مودري گئی ان قلت اکرهت فذا باطل کچا توای چې په ما باندې زور شو نو زبات چا خاطر علم فذا باطل دا خبر باطل ده زل حمار العلم في الطين زل اخوای دی حمار العلم د علم خروي في الطين په خټه کې اون ختی د علم خر ویو په خټه کې اون ختی یا د علم خر ویو په خټه کې خوای دی کله چې اسماعیل ابن علیه رحمت الله علیه دا شعرونه وکتل اسماعیل ابن علیه وې چې ما ته زما مرګري ډېره خبره کړې ده او د التن راغې د بادشاہ دربار تر خو بادشاہ د بل څه د پاره نو غوښته خو د دې د پاره غوښته چې راشه زما بچو ته دینو خایا د دې د پاره غوښته خو د عالم د پاره وای علما وایي وی کوم قاری چې د مالدارو خلکو په دروازو باندې ودرېږي او مالدارو خلکو سره مخکې رستو کیږي نو د دن هغه مچ خده چې په لوی بولو باندې ناسي هغه مچ نه خده ولی علم چې دی نو دا د دې نوم نه دی هارون الرشید دا لوی بادشاہ او نیک بادشاہ او فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه دا د خپل زمانه لوی عالم نو چې کله هارون الرشید یو ځل د شپې زړه تنگ شو چې زړه تنگ شو نو وای چاته یو خوغونه کې استاد یو ګور اغله می بوزا وزیر ته وای وزیر چې بوته یو استاد له هغه وته یو ری دم در باندې چوم بادشاہ زمون کر راغله دی دم پیچوم بادشاہ دم کو خبره مبره وته کړې د تسلی خو بادشاہ وته وی وزیر غړ می داسې تنگ دی چې خلاوی ګنا وی چې رڼه مې نه کولاویږي رڼه مې داسې بند دی خو ایزا دله یو زر روپۍ ورکه به زر روپۍ ولا ورکه دنیادار مولا او به زر روپۍ واغستې روان شو وزیر وته وی دلته راته بل استادی معلوم دی فوزیل ابن ایاز نوم دی فوزیل ابن ایاز رحمت الله علیه خو له چکل لاړل د فضیل ابن عیاض چې کله د خبره واوري دي چې دا خو بادشاه وزیر را روان دي نو دیوې بند کړه دیوې مړ کړه او یوې خزه وا یوې لور وا نو لار هغه ته تاسو بر کوټې ته کې دي هغه کوټې ته خاتلو چې دیوې مړ کړه بادشاه چې وردن نشو نو هارون الرشید بادشاہ ته وای فضیل ابن یاز رحمت الله علیه وای بادشاہ تا ته چا ویلی دي چې ته دلته کې راشه ته زمونږ ځای ته ولې راتلې او بادشاہ په دروازه کې ودرېد تیارو وزیر ته وی ته په دروازه کې ودرېږه وې زه سړی ګورم کمرې نه خو سړی نه شي روکې دی سړی راټینګو د کار سړی مومنته دی او چې کله په فضیل ابن یاز رحمت الله علیه باندې لاس لګېدل نو فضیل وته وې څومره پاسته لاسونه یې چنجو د پاره ساتلې وي هارون الرشید په جړا شو فضیل ابن یاز ورته واعظ نصیحت کو واعظ نصیحت کو هارون الرشید جاړي جاړي ډیر زیات وجړل وزیر ته وی چې مولانا صاحب له پیسې ورکړه فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه وتوی دا د یتیمانانو د کند روند پیسې دي دا د غریبانانو پیسې دي دا مال مرا کو دا اوړه دا خزانه کې واپس کړه هارون رشید په ډیر زیات وسو کو خو پیسې وانه وسته پیسې وانه غوستې او دی بارو وتل چې بارو وتل خزه او لورې راکوز راکوز شو نو خزه وته وی الله دې پنې غلا راواړو استادی د درې ورځې کور کې څه شي نشته د درې ورځې لو او بناسیو ا د بادشاہ نه پیسې وانه غوستې نو فضیل ابن یاد رحمت الله علیه وتوی وای چې ځوان و منو ګټه مې دله کوله پیسې به مې دله ګټلې هغه وخت کې ډېر سپینګیری او ډېر بوډا او ګټه یې نه شو کولی د اوښ په شان دی مې کار کړی دی چې اوس سپینګیری شوم نو اوس مې حلالوي بادشاهانو په خپو کې مې حلالوي چې بادشاه نه ما پیسې واغستې بادشاه ته بیا زه حق ویلی شم دا خو زما مثال وي د هغه اوښ شو چې ځواني خلک په کار کې چې بوډا شي بس حلالې کړي اوس اخیر کې مې خراب وي بادشاہ دا غځای نه بیا را واپس شه د دې خبرې واورې دې پیسې ورکوه ته وی واپس ځوي دا ته مې نه دي بیا مرزه بادشاہ وته وی وی که ستاده سه سہاجت ته مونږ ته وای وی لوی حاجت مې دا ده چې بیا زما دروازې له مرزه مې ربانی وکړه دا فضیل مې یاد رحمت الله علیه نو ګوره دنیا هغه خلکو خپل دنیا له ضرر ورکو اخرت واغستو او موږ خپل دنیا هغه را مخکې کړی دا او اخرت لم ضرر ورکړي دي د بادشاهانو په دروازو کې ناشتي مال او دولتونه د مولا نه به مخکې رسو گاډي رواني ستا دا مقام نو ستا مقام د دعوتو یصلاح مذموما مدحورا دنه بش یاغي جهنم ته مذموما بد شوی مدحورا رټل شوی ومن را عدل اخرته د چا چې اراده و د اخرت وسعالها سعيها او کوشش وکي د دې لپاره کوشش او هو مؤمن او د مؤمن د اخرت د لپاره څنګه کوشش وګوره فضیل ابن عیاض د اخرت د لپاره څنګه کوشش کړ دا څه کوشش وکړه من عطاء ربک عاد بخشش درفتا ندی و ما کان عطاء ربک محظورا او نه د بخشش درفتا من کړی شوی انظر ګورا کیف فضلنا بعضهم علی بعض سرنګ موږ غورواله ور کړی دی بعضو د دی لره په بعضو باندې ولل اخرت او اخرت اکبر درجات خامخا ډېر لوی درجه والا دی واک برو تفضیلا او ډېر لوی دی تفضیلا په غوروالي کې او فیصله کړی د رب تا چې عبادت بن کوي تاسو الا یاه مگر دغه دی والله وبالوالدین احسان د مور او پلار سره نیکی کوي صحابي راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وچا سره نیکی حکم درې ځله وته وی نبی علیہ السلام ته مور سره مور سره نیکی کوا بیا ور سره ته چې پلار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پلار چې نو دا د جنت منځنۍ دروازه ده کستا خوخه نه جوړه کا کستا خوخه نه ځای کا او د پلار پر رضا باندې الله جل شانو رضا دې د پلار په خوشاله الله خوشاله دې او د پلار په خفقان باندې الله جل شانو خفه دې د دې حق نشي ادا کېدی د مور او پلار سره احسان کوئ او بیا څه وي اما یبلغن عندك الكبر احدهما هغه سړی وی ډیر بدبخت دی چې مور او پلار کې ور سره یو بوډا شي او دې داغي په ذریعہ جنت نه غټي که چرته ورسیږي خرچه به وکا پیسې ول ورکا که چرته ورسیږي ستا په ژوند کې یو بوډا والی ته بوډا والی ته یو د دې دواړو نه یاد واړه او کلاهما یاد واړه نږدې نږدې ورسره کیږي کنه او دا نور شرارت وته کوي فإنه كان للأوابين غفورا یقینا الله دې د پاره د توبه یستون کو غفورا بخون کې راګرځیدون کو د پاره توبه یستون کو د والي وآت ذل قربا ګوره درمیانه روي په هر کار کې ژوند تیرې نو درمیانه تیرو او چې ته داسې خوراک کې چې ته یې غریب خوراک دې د خانانو ولدل ته کې به ته بیا ملامت کېږي قرضدار کېږي به د گزارې والا ژوند ته روا څنګه چې الله جل شانه دلا رزق درکړې نو هغه طریقه باندې خرج کو اوس مالدار یو داسې ژوند تیرې لکه د فقیر دام بیا ناجایز ده دام خلل فل یرا علیک اثره د مال اثر دې در باندې ښکارا شي او بلدا کټول مال د الله جل شانه په لار کې خرج کی نو دا سړی مبذر نه دی ښا فضل خرچ نه دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ټول مال د کور د الله په لار کې خرج کړو وکانه شیطان لربه کفورا او د شیطان د پاره زر خپل ناشکر او اما تو رزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک او کچره ته مخړه د دینا ابتغاء رحمت من ربک د وجه د نشوالی د رحمت درکتا مال پیسې درته نشته اوس ته دا کول نشي چې دې سره امداد وکې دا نه چې لاس دې سر سره تړلی خپل ډوړای هم نه خوري او اته هغه مفید طالبین کې د کنفت العرب کې واقع ده هغه وی یو کسو نو هغه غبین داسې بار ایخو او اشاره ورته داسې په نوړای کوله خړل دي نو ځامنو ته وی وی چې راغې څنګه چلو څه سره بم ډوړای خوړه ای پال مارا کې چې تا جبین تعالی کړو نو هغه باندې موږ نوړای راکاګل او بس خړه بم دا غلمره د پاسه هغه وته دا غوتا سره ډېر خرچ کړ ما وته اشاره کوله تاسو په د پاسه نوړای راکاګل نو دا چې شمتیا هم خني ها په حدیث کې راځي معاذ رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړ په خپل اهل باندې د خپل وس مطابق خرچه کوا فتقود ملوم محصورا نو کی باندې ته ملامت شوی ستړی شوی هغه یو شوم خواته یو ملما راغی چې ملما ور خواته راغی مفید طالبین کې دا کیسه هم ده ملما ور خواته راغی او هغه غبین تناسو او ډوړای ور سره خوړه نو چې ډوړای خوړه هغه ملما چې څنګه راغی دا غبین پټو خو بیا پټ نه کړی شو هغه ملما شروع شو دغه شانته غبین وزر زر خوړه هغه ته وای دا وای میده سوځي دا غړ سوځي نه هو ته ستاړه بس وځي ځکه چې ستا ګبین دې زماړه نه سوځي نو ګوره شمتیا خانی ښا شمتیا د سړی زړه سوځي فتح خدا نو کې باندې ته ملومن ملامت شوی محصوره ستړی شوی بیا به هم خلک ملامت کوي ستړی به پیسې به لشماري ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر یقینا رب تا پر اخر رزق د هغه چا د پاره چې خوښ شي او يقدر او کمی وسا سبیل او ډیر بدلار دا الزنا او یورث الفقر زنا چې ده نو دا غریبی راولي او د زناکار چې ده د قیامت پر ځبان دی نو دیبا په یو تنگ تنور کې او اور سره بدای کته بر راځي او د قیامت پر ځب زناکار انسان په یو صندوق کې به بند کې او د پاسه به په زناکار انسان چې ده د قیامت پر ځب د بدبوی ډیر زیاتې د د بډې رضیات بدبوئی نو خلک به چې خدای پاک د د د بوی نه موږ تنگ شو جهنميان به د د بوی نه تنگ شي بد بوی نه ښه بوی به تنه دي دنیا کې تنم ګنده بوی دي الته به تنم دي نه د د بوی نه موږ تنگ شو نه دی به په یو صندوق کې وربند کې او د پاسه به په غټ غټ میخونه وای چې د د وجود نه پورې را پورې ځا صندوق به جهنم ته ورغورځي ډېر په بد حال دی او چې چا د چا سره زنا کړي نو د قیامت پر زناکار سره چې دی نو چې کوم زنانه سره زنا کړي نو هغه به پوګه باندې او د هغې د شرمګان به ګنده او برازي او د خولې ته بځي په بد حال باندې وي الله دې تن هر څوک ساتي د قیامت پر بدی انختی پاسي ټول خلق بہت ګوري ټول مخلوق بہت ګوري څومره د شرم مقام دی ما ګرځولې دی لولی د پاره د وارث داغو سلطانن سلطانن اختیار فلا یسرف فی القتل نو زیاته دې نه کې فقتل کې نه کان منصورا یقینا د دې د امداد کړې شوی ولا تقربوا مال الیتیم یوم نزدیکی مال دی یتیم تا الا بالتی احسن مگر په هغه طریقې چې هغه وی خا د شریعت موافق حتا در دې پورې ابلغ عاشد او چې ورسیږي خپل ځوانای ته ولا واوفو بالعهد او پرواله کې په وادو باندې ان العهد کان مسولا یقینا وعده چې د دې به تاسو کول شي واوفو الکیلا او پورا ور کوي پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي تاسو وزنو بالقسط المستقیم او تول کوي پتل برابر باندې ذالک خیر او احسن تاویلا دا غور دیو خسته دی په انجام کې ولا تقف ما ليس لك به علم دی خبر علم در سره نین وغه پسې مکیږي عالم نه په خبره باندې هغه خبره مچره تکبر نه ځان ساتل پکار تکبر څه ته وایي تکبر دې ته وایي چې انسان بل تسپک ګوري او کسو پر ته حق خبره کوي نو هغه حق خبر رد کوي بطر الحق و غمت الناس حق خبره نه منم در سره لره کاسي لګیا دی دا تکبر دی کله زمانه زبر ګولي نشي د زمانه زبر چې درز روزه نشي او د شپې عبادت کوي او هغه حق خبره نه مني حق خبره په بد لګي نو دا د زمانه د ازبر چې دی نو دی به په جهنم کې سوځي دی به د جهنم په اور باندې ریتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیان کو په منبر باندې ناسو او وی چې خلکو تواضع کوي عاجزي کوي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلې دي چا کې چې جهالت دي دي هغه کې به تکبر ښه همیشه د پاره جاهل سره چې هغه به تاسو متکبر وي کم انسان چې هغه کې تقوای پرهیزګاری جاهل دلته په مقابله د عالم کې نه راځي ښا چې ګنې عالم کې به تکبر نه نه جاهل هغه دی که عالم هم دی خو دی تکبر کوي نو دا جاهل دی که عالم هم دی او تکبر کوي نو دا جاهل دی د جاهل په منزله باندې دی وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید ناوریدلی چې کوم خلق تواضع او عاجزی کې الله جل شانه دی اوچتای دی الله جل شانو چته اگر کو دی په خپل نظر کې ځان وته وړو کې ښکاری نو الله دی د خلکو په نظر کې ډېر لوی ځان وته وړو کې ښکاری خو د خلکو په نظر کې دی لوی او بیا کم سړی چې تکبر کوي غرور کوي نو الله جل شانه دا هغه مرتبه را غورځي مرتبه را غورځي را ګور را غورځي او دوم رسپت شي اللهم اجعلني في عيني صغيرا واجعلني في اعين الناس كبيرا اے الله ما په خپل زړه کې په خپل سترګو کې ما ته ځان وړوکې ښکارا کې هیڅ مې ځان ته ښکارا کې او د خلکو په سترګو کې ما لوی ښکارا کې بس ځان ته وړوکې ښکارا شو او حق خبره ته څوک کوي کوي او ته نه غوسه کېږي بس دغه تکبر نه دی ښه او چې چا درته حق وي او ته پې لمبه شوي نو د ته متکبر یو خدا دې چې سره د بد خبره کې بد خبره نه پکا پزمکه کې مس مس مگر ده اصل بصری رحمت الله علیه وی وی وان لابن ادم من التکبر وقد خرج من سبيل البول مرتين حسن بصری رحمت الله علیه وی او انسان ته ول تکبر کې تا خپل ځان معلوم نه ته خود امتیاز په ځای باندې دو ځله راغلی څنګه ته تکبر کې ځان د خپل حقیقت معلوم کا اول چې دی نو اول بدبویه نطفه وی او اخیری کې مرده مردار تاسو شي ما تاسو شي سباله به پروتي قبر کې ګډه کې به چنجي شي سترګو کې به چنجي شي په خله کې به د زیړې ګنده او بپرتی دغه انسان ها ولا تمشي فوق الارض الا تواضع فكم تحتها قوم هم منك ارفع شاعر وای وای د زمکه د پاسه پاجزای باندې ګرځا د دې ځمکې د لاندې ډېر خلک داسې دي چې هغوی ستا نه ډېر اوچتو ته لاسه شي بادشاهانو ستا نه ډېر زیات اوچتو هغه هم د دې ځمکې لاندې لاړ و ان كنت في عز وحرز ومنعه فكم مات من قوم هم منك امنعوا وکنن ستانه مخکې رسو گاډي روان دي باډي گاډ روان دي ولس او پولیس دنه مخکې رسو روان دي نو ډیر خلک داسې دي چې هغه مړ شو هغه ستانه ډیر زیات په امن امان کیو وګوره درې درې سلور سلور دیوالونه د کورونو نه کړی دي په اسلام آباد کې کور ته نه پاتې شو ارث ته نه پاتې شو هغه مړ شو ملک الموت ته څوک دروازه نشي بندولې ښا دا نابللې ملما دی ذالک مما خا الیک ربک دا دا غسن دی چې وای کړی د تا طرف تا من الحکمت د حکمت نا ولا تجل ما الله الا اخر او مگر زو د الله سره الہ بل فتلقا نو او بغیر دې ته دا ګور توحید بیا ذکر کړه اعمال ذکر کړل او بیا توحید ذکر کړ مخکې هم توحید ذکر کړ کله چې دا شروع کوله د دې اوامر وقضا ربک الا تعبد الا اياه د هغه ځای نه دا شروع کړي وا په احکام باندې او اخیری کې دا بیا د توحید راګرځي نو وای د توحید نه بغیر بل څه خبره نشته دی ولا تجعل مع الله الا اخر مگر غو د الله سره مددگار بل فتل قافی جهنم ملوم مدحورا او بغرض او بغرض لشي ته په جهنم کې ملومن ملامت شوی رټل شوی خبر روانه نو بیا توحید راواړو نو بیا خبر روانه نو بیا توحید راواړو ته شه د توحید خبره بس خبره کیږي بیا غځه ته خبر راځي ذکر توحید راس الطاغات ته خبره چې زیږي نو دغه ځای بیا راځي نو بیا بیا موږ دا مسله د توحید کو دې لپاره چې دې نصیحت واخلي وما یزيدهم الا نفورا ونزيات دا قران دی لر الا نفورا مگر نفرت نفرت نور نور سیوا کیږي چې څومره دا قران بیانې نو دومره د کلکیږي دا باز یو نیم دغه داسې پړې چې ته هغه غوټه پرانی دي نو هغه کلکیږي نور هم سیوا نه د دا زړه چې نو دا نور هم کلکیږي ته وایې چې د توحید نه بنسیت والی نو هغه غټ کافر جوړ شي زد کې راشي زدي کافر سفیان سوری رحمت الله علیه بچ کلا دا آیات وي نو به اللهم زادنی لك خضوعا کما زاد لاعدائک نفورا اے الله جل شانو مال عجزی ډیر کې لکه څنګه چې کافر لرا دشمنان لدی دا نفرت ډیر کړی دا قران چې اورین دی قران سره د نفرت نورم سیوا شي بس پته نه لګي زت کې راشي او کلک شي خپيون خلې قل لو کان معه فقود قل لو کان معه الہتن قل اوه پیغمبر علی السلام لو کان معه الہتن کچروی د الله سره نور حقداران د بندګۍ کما یقولون لك څنګه چې دی وای اذا لبتغوا بیا د توحید خبره ده په دغه غو لفظي ترجمه ته ترجمه په قران کې وګوره کله توحید نو نو بیا ماته لوي خپل خپل قران راوي خپل قران کې د پنځبيانو قران کې مې خپل کې وای او چرته د مولا نه تاسو کده دې ترجمه څه ده یو کس راته کیسه کوله وی دلته کې یو بابا وی هغه راته کیسه کوله وی هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله معراج لاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله عرش ته وی خاطو نو الته کې د عرش نه خبر او خوای دا وې چې خبر راو خوای دا نو انت کې یو کس صادره په ځان چولې پروت نو یې زر راغی وګي وته کې خو د بوګه باندې ای بار ورو خطه عرش ته نو تاسو دې نه نو کې چې تاسو کوی زلوې ځواني دا دا د دې توحید دی ښا الته کې وی نبی علی السلام نبی علی السلام به الله بوزي کنه کله ځوان دی بوزي نبی علی السلام هم لوی ځوان ته محتاج کړي دا دومره ظالمان دي او لوی ځوان ته کومه زماره کې او د مشرک عقل والے شوی دی ښا سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه پاکی دا الله لره وتعالى او ډیر چت اما یقولون دا غسنه چې دی وایو علوان کبیره پوچت والی ډیر سره تسبح له السماوات السبع تسبیح بیانې الله جل شانه لره اسمانو نو والارض زمکه مړه تورو کې غونه کې انسان اغل لیلی اسمانو نه تسبیح بیانې ومن فيه ناغه څوک چې په دې کې دی وای من شي الا يسبح بحمده او نشته دی یو شی مگر پاکي وای بحمده په حمدونو د الله ولا کلا تفقهون تسبيحهم لیکن په یوه تاسو په تسبيح د ایبانه صحابه کرام وی موږ به چې کله خوراک کو مشکات کې حدیث ته نو موږ به د خوراک تسبيح اورېده چې خوراک به سبحان الله الحمدلله وي قیمتي خلکو هغه تاسو دا غي په تسبیح نه پويږي انه کان حلیما غفورا کینن دی الله صبرنا کو بخون کې وای دا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة کله چې توای قرآن سم لګي جعلنا بینک و بین الذین نو خامخا ګرځو موږ په میز دا کسانو کې بینک په میز تا کې و بین الذین په میز دا کسانو کې لا یؤمنون چې ایمان نراړي بالآخرة په آخرت باندې حجاب مستورا په آخرت باندې پرده پټه چې کله ته قران وای نو د دې منکر او ستا په منځ کې به پردې مستوره د عیسیان پرده په منځ کې راشي اوري خو عمل پې نه کوي دا حجاب مستوره دی وجعلنا على قلوبهم اكنه ولي د دې قران دومره لوی دشمن دی ګرځولې دې موږ په زړونو د دې باندې اکنتن پر دې ان يفقهو چې په ان شي په دې قران دا د دې د وجه نه ايفقهوه وي چې په هني شي په دې قران باندې ازنه یو سړی وي چې زه خو تلاوت کوم نو ګور اصل شي هغه فقاهت ته په ده ايفقهوه وي وفي اذان مقرن د دې په غون وګونو کې درونو आले د دا اوریدل د قران نو دا ذکر تربک فی القران وحده ولو علی ادبارهم نفورا نه غوږ دی الله وی وی دا دی چې په کم نیت باندې غوږ دی نه دی دا نیت ما ته معلوم دی نحن اعلم بما يستمعون یقینا دا د مليانو ذکر دی ها دا مخکې د امیانو ذکر مليان غوږ دی خبره تا چې اعتراض وکړو نحن اعلم موږ خپ وایو بما يستمعون په هغه نیت چې دی وته غوږ دی به په غیبان استم يستمعون الیکا کله چې دی غوږ دی تا ته وای زاوم نجوا او کله چې دی پټه مشورې کوي پټه مشوره به مو کی غوږ به مو کی دی بیا به خپل کې پټه مشوره مو کی اذ یقولون اذ یقول الظالمون کله چې وای به دی ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوئ مگر دی او سړي چې جادو پکړې شوی دی لیوانه دی مسحورا دا لیوانه شوی دی د خدای والي انظر وګوره کې فزربو لکلم سال سره بیانې ستاده پار می صفاتونه د بدو بده بده خبره به پسې کې ستا مولا دا څه خبره کې ستا مولا فظلوا فزي گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا نو دي طاقت نه لري د حق لاري وقالوا ايدي ايدا كنا قبولتیا بکوي تاسو بحمده په حمدن ویلو د الله سره وتظنون هغه وخت کې بیا تاسو ډېر حمد وای وتظنون او ګمان بکوي تاسو لبس من قليلا چې وخت نه تیر کړی تاسو الا قليلا مگر لګو تفریح لس منټه ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي احسن او د دې ځای نه چې کوم انسان مبلغ دی د دعوت کار کې خلق الله جل شانه طرف ترابلی نو اغل ادب ورکي چې د خیر خبره کو مزیدار خبره کو او زما بندګانو ته چې وای هغه خبره چې هغه ډیره خسته ده یعنی د توحید خبره کوا ان شیطان ينزغ بینهم یقینا شیطان فساد چې کوم ينزغ دی کې ان شیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا شیطان د انسان د پاره د عدو او مبینا دشمن ښکارا د انسانانو په منځ کې دشمنی اچي ګناهونه دې کړی دی او کله الله خو خشنو الله بدل عذاب درکې ګناهونه دې کړی دی او کله الله خو خشنو الله بدی وبخي اسی به تعالی عذاب نه ورکی مطلب دا نه دی چې چاته خو خشنو اسی بل عذاب درکې او کله خو خشنو اسی بم پری دی نه ګناهونه د وجنه وما ارسلناک علیهم وکیلا او نه دلی ګلې مونږه تعالی رب دې باندې ذمہ وار وربک عالم بمن فی السماوات والارض او ایا را مدد کی هغه کسان چې تاسو به ګمان کوئ د خدایانو چې دا زمونږه امداد کوي ما سیوا د الله نه فلا یملکون کشف الذر پس دی واقدار نه دي لری کول د ضرر عنکم تاسو نه ولا تحویلان د اړولو اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیله دغه کسان چې دی مشرکان دغه کسان چې دا مشرکان ورته را مدد شوی دی طلب کوي خپل رب او لټي دی الی ربهم الوسیله خپل رب ته نزدېکت دا مشرکان چې وتا आवाज کوي نیکان بندګانو ته دی وتا आवाज کوي چې بابا را مدد شي نو دغه باباګان چې دندي الله جل شانه ته ځان نږدې کوي دی الله جل شانه داغه عبادت کوي نو تاسو ته څنګه خدایان جوړي ايهم اقرب چې کوم یو د دې نزيات نږدې دی او ارجو رحمت ربه ګور هغه کلی دي دلته هغه مراد دي هغه کلی مراد دي چې هغه د حق خبره نه تکذیب کړي او حق خبره هغه نه منلې یا عذاب ورکون کی موږ هغه لر عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستورا یقینا دا خبره فی الكتاب په کتاب کې مستورا لیکل شوی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون او نیو منکړي مونږه چې راو لېګو مونږه معجزې کمې چې دی غواړي دی معجزې را نو دا معجزې دا موږ مخکینو لم ورکو ورکړې وي هغه نه منل لکه صالح علی السلام قوم ته وګوره او خو الله راو لګلا او هغه یې غو نه منل واتینا ثمود الناقه ورکړو موږ ثمودیانو ته خو مفسرت الخارا فظلم بها دې ظلم کو پاغي باندې وما نرسل بالآیات الا تخویف او نر علی ګم معجزې مگر د پاره درې یارولو وذ قلنا لك او کله چې ویل موږ تا ته ان ربک یقین رفت حات بالناس حات کړه په خلکو باندې و ما جعل رؤیت وما جعل الرؤيه التي وما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او ندی ګرځولې مونږه عجیب لیدل د په معراج کې التي غارینا کچم خودلی تا ته الا فتنه للناس مگر امتحانو د پاره د خلکو وشجره الملعونه او هغه ونه چې لا بدی بدی په بیان شوی دا په قران په قران کې ملعونه چې دا غي بدی بیان شوی دا ونخوفهم او يرون غري لا فما يزيدون پس زیاتې دي لره الا طغيان او کبيره مگر سرکشي او لویا وذ قلنا للملائکه اسجدوا کله چې ویل موږ پرشتو ته سجده وکړه لا آدم دا واقع د آدم علی السلام په څلورم ځل باندې چا چې د اول نه چې رواني موږ په څلورم ځل د آدم علی السلام واقع ذکر کړي هر ځای کې خپل خپل مطلب دی او دلته کې مطلب دا دی چا چې تکبر وکړ د الله د آیاتونو نه نو د هغه انجام د هغه انجام څه شو کله چې ویل موږ پرشتو ته سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا دې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه قال دو اسجد لمن خلقت طینا اي سجده کوم ځای چاته چې پیدا کړې تا د خټینا قال ارايتك الذي ارايت هذا الذي كرمت علي مخکې ورستو بوي ولقد كرمنا بني ادم هو شیطان خبر خبر راک ماته د هغه سړي چې تا عزت ور کړې دي د تعالی په ما باندې لین خرتنی که چرته کې تا زرستو کم د دې راځي نه الا قليلا مگر سیوا د لګونه زبې بي خو باسم د دین په جامه کې به گمراه کوم شیطان داسې نه راځي چې تا ته وایي چې ګینه دا کار پیدا نه نه تم کار کوا تا دام کار قال اذهب فمن تبعك اول الله ذا فمن تبعك چا چې تابعداري کوستا منهم د دینا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا دا شیطان چې دی دا دا بدعت دا د شیطان ایجاد دی کړه نو ایجاد کړي د دین په جامه کې انسان گمراه کې یقینا قال ذ قال ذهب نو ویل الله انو ذا فمن تبعك چا چې تابعداري وکړه منهم د دینه فإن جزاءكم جزاء موفورا یقینا بدل تاسو د ټولو جزاء موفورا بدل د پورا شیطان انسانان هغه خوې دا غانه بجانه چې دنو دا د زنا منتر دی په دې باندې دا زنا انسان انسان زنا ته جوړي غانه بجانه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي دو اوازونه ډېر لعنتيان دي په دنیا او آخرت کې یو هغه چې تنگ تک ورکړې شي د واده په وخت کې او هغه چې چغې ووالی شي د غم په وخت کې دا دواړه لعنتیان اوازونه دي د ورنتن عند مصیبت د مصیبت په وخت کې چغې والو فریادونه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې دمې تکې ناستو چې دا اغینا تنگ تکور واوري نو دا په غوګونو کې به د قیامت پر ځانې کله به و لیکل شي او هغه به پکې ورواچول شي د دنیا د یخو بو ته نه ټینګي چې د سینو به وخت لاړ شي نو سمره ته نه تنګي او الته کې به کله و لیکل شي هغه به له وخت واچي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قیامت د قیامت علامې ذکر کړي او وګد دي ست حکومت به قسمه قسم عذابونه راځي وجب سی وجب دای و ظهرت القینات والمعازف دم برا سرګند شي والمعازف او د ټنګ ټکور سامان برا دغه شي کار شي نن سبا وګوره دا موبایل چې کوم دی نو په موبایل باندې د دې خپل اپلیکیشن دی ټیک ټاک دی وغیرہ ټول زنانه دغه تراوته دي الا ماشاء الله کمتر خلق دي چې وګوري د هغه طرف نه جراوال د پنجاب د طرف هغه خو پکې اخته اخته دي پښتانه پکې اخته دي وظهرت القینات د میرا کار شوي او ټنګ ټکو هغه راخ کار شو نو په دې باندې با الله جل شانو عام عذابونه راولي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې امت کې دا راخاره شون الله جل شانه د دین خنزیران او شادوغان جوړ کړي او په ځمکه کې بمنډل شي او سری سیلای براروان شي اور به په سیلو کې جنگونه به جګړې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دا منافقت چې دی نو دا په زړه کې دا غان بجان په زړه کې منافقت راځرغونه او منافقت دا د کوپر نړۍ روچته دا ځانه بجانه دا په زړه کې منافقت را زرغونی لکه څنګه چې وبو سره شینکې را زرغونیږي او ذکر چې دی دا په زړه کې ایمان را زرغونی لکه څنګه چې وبو سره شینکې را زرغونیږي نو ذکر کوا غانه بجانه ما وره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي زما امت کې بس خلک شراب بس کی سبل سنوم بول اور کوي د شراب نوم بول نه اور کوي ها د شراب له په بل بل سنوم بوله ورکي د شراب ای به شراب خنوم ببلی او د دې د سرونو د پاسه بل ټنګ ټکور حالات هغه غږی نو الله جل شانو به دې زمکه کې ومنډي او الله به دې نه شادوزان او خنزیران جوړ کړي علما کرامي وې ټنګ ټکور ته کې ناستل دا ګناه دی او ریدل د ټنګ ټکور دا ګناه دی او علماء کرام بیا دا مې پاغه کې کې ناستل دا بیا فسق دی لوی ګناه دی او پدې کې چې کوم انسان د ټنګ ټکور نه لذت اخلي نو دا کفر دی خوان بداخلي ټنګ ټکور نه بعض خلک په خوان داخلي ټنګ ټکور نه موبایل ګوري د موبایل د دې دلیل څه دی وی دا مجازی تصویر دی دا دلیل دی مجاز نشته دی تنگ تکور اوریدل مطلق په حدیث کې راغلی دی نو واجلب علیهم بخیلک اوس غلو په دی باندې بخیلک بخیلک سوارستا یعنی په اسونو باندې چې کوم سواری هغه ته سوار وي په ګاډ ګاډیو ټینکونه منکونه د دې خلاف استعمال کړه ورجلک او پیدل ستا و شارکهم فی الاولاد فی الاموال والاولاد او شریک دې سره په مالونو په اولاد کې وعدهم وعده کو دې سره و ما یعدهم الشیطان الا غرورا وعده نه کوي سره شیطان مگر ددو کې نه عبادی کې نه زمد نگاه زما چې دې نه سره کال ان سلطان نشته تعالی په دې باندې څه غلب غلبا او کفا بربک وکیلا او کافی رب تا ذمہ دار دلائل ذکر کړي توحید تبیا خبر رااله ربکم الذی یجزی لکم لکم الفلک فی البحر رب تاسو هغه ذات ته چې بوزي تاسو لره چلی تاسو لره کیشتای فی البحر په دریاب کې الله جل شانو کیشتای په دریاب کې روانه کړ سله روانه کړل تب ته من فضله دې پاره تاسو طلب کې د فضل د الله نه ان الله کان بكم رحیم آیتنا الله دې په تاسو مهربان وإذا مسكم الضر في البحر ضل کله چې ورسیږي دې ته تکلیف فل بحر په دریاب کې ضلانو نو رخصي تاسو نه منتدونا غسو چې تاسو را مدد کوي الا اياه مگر دغه یو الله بیا الله ته ان شاء الله را مدد شه په خواني مشرکان کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف په بحر په دریاب کې روک شي تاسو نه غچرا بل تاسو مگر دغه الله فلما نجاکم ال البر پسر کله چې بچ کړی موږ تاسو ال البر او چې تا ارستم نو تاسو مخ ګرځو د توحید نه وکانه الانسان کفور د انسان ناشکر اف امنتم ایا په امن بشی تاسو ایا تاسو به په امن شئ اي يخسف اي يخسف بكم جانب البر چې وبمنډي تاسو لرا جانب البر په یو طرف د اوچه کې او یو سره علیکم حاسبا یا براولیږي په تاسو باندې باران د کانو یا بر باندې سم وسیله راولېږي ثم لا تجد لكم وكيلا بیا وو پیدا نه کې تاسو د خپل ځانونو د پاره ذمہ دار دا عذاب نه باندې څوک خلاص کی چې الله سیلا را لګلې دا څوک دیو درې کړ نشي درولې ام امنتم اپامن بشي تاسو سو بوختنه کوونکې یعنی چې موږ تاسو غر کړئ نو څوک داسې نشته چې زموږ نه بیا تاسو وکړي ولقد کرمنا بني آدم وحملنا في البر والبحر یقینا عزت ورکړې موږ بني آدم انسان له څنګه عزت ولا ورکړې په ټولو مخلوقات لري ولا فضیلت ورکړې غرواله ولا ورکړې په پرشتي ولم فضیلت ورکړ علاوه د جبرائیل علی السلام اسرافیل ملک الموت عزرائیل د دین علاوه په ټول پرشتو انسان افضل دی دویم دا چې ټول انسانان هغه خلو ورکه تکي او خوراک کوي او انسان چې دی هغه خوراک پلاس کې را اخلي او صفا خوراک کوي دا عزت مولا ور کړی دی عقل مولا ور کړی دی نور سارو لم عقل نه ور کړی چې کله خبره کوي نو په خبره کې جداواله راوړي تمیز چې دا شیخ دی دا خراب دی الله جل شانو ولدا حیثیت ورکړي لیونه دی ولینی او انسان چې د الله جل شانو د عزت مرکز دی نه غدرول دی نور په سلوري باندې روان دی دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې پیغمبر دی دا موږ خبره ده انسانانو کې الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی دې ته خوراکونه او لذتونه د دنیا ورکړي وي مزه ول ورکړي وي سارو له سر واخه ورکړي وي او دې له قسمه قسم خوراکونه ورکړي څومره عزت تعالی الله جل شانو درکړ تا ته ځان معلوم دی ځان ته سوچو کا څومره په خخ است شکل او صورت کې الله جل شانو ته پیدا کړی او نور مخلوقات استاد پاره تعبیرار کړی دي امر او نهي الله تعالی کړی دي او دا چې نارینه ولې ګيري ور کړی دي دا مې ولې نعمت ته چې الله جل شانه د نارینه ولې ګيره ور کړی دا او زنانه ولې کونسای ور کړی خسته وخته نه زنانه په خپل عهد باندې ولاړې دي هغه وخت نه دي لرکړي او سړو خپل ګيري اخرولې سړو خپل واده پرې خدا هغه خپل عزت دی ختم کو او زنانه هغه په خپل عهد ولاړې هغه خپل کونسان دي لرکړي د ټولو نه اصل خبره دا ده چې الله جل شانو ول عزت ورکړي او عقل ول ورکړي الله ته عقل من ګرځوي او ته د الله جل شانو دین پورې ټوکی کې وحملنا ما سوار کړی دی فل بر پوچ کې ول بحر په دریاب کې پوچ کې په گاډو کې ګرځي سوار دي او په دریاب کې په کشتو کې ورزقنا من الطيبات ورزق ورکړم غدي ته پاکنا وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورکړم غدي په ډیرو باندې غنه چې پیدا کړی موږ په غره کول سره یو مدد او کولو ناسین په کومه چې आवाज به وکومږه هر چا ته د امامهم په نوم د پیشوا ده دی چې کوم مشری هغه بر روان یې سره ترغون چې دغه مخ کې روان قوم دی ورپسې یقدم قومه رسول الله صلی الله علیه وسلم بر رواني مونږ ورپسې رواني الله جل شانه دی مونږ الته کې د نبی علیہ السلام مرګري کی ګناهونه دی الله زموږ معاف بدعتيان چې دغه براشي حوض کوثر له نو هغه به داسې وشړي لکه پردې اوخ چې خلک د پاسل نه شړي دی ونځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې فمن اوتی کتاب او بیمین هغه څوک چې ورکړی شو ته عمل نامه په خلاص باندې په ولایکه دغه کسان یقرؤون کتابهم لولی بدی عمل نامه خپل ولا یظلمون او ظلم بونه کوي چې په دې باندې فصیله په اندازې د هډو کې د کجوري ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما د قیامت پر ورځ به ړون راوچتیږي ولې د الله د کتاب نه مخړول واضل سبیلا ډیر گمراه وي د لارې نه وین کادو لفتنونک او یقینا غواړي دی غواړي دا مشرکان چې په چلول باندې واړي تاسو عن الذين د هغه نه حين الیکا چې موږ وایي کړی دا تا تا د قران نه په چل ول کېږي کله یو خبره کله بل خبره و چې دا بس دا درس ختم شي په ستر کې لتبتری علینا غیره دې لپاره چې وتړي په موږ باندې غیره علاوه د دینه چې دروغ جوړ کی په موږ باندې غیره علاوه د دینه وې دلته تخذو خلیلا په دغه وخت کې خامخا بیا پیدا نه کې لکه د ځان د پار علینا په مونږ باندې نصیر نن دادی و ان تعدو لستجزونک او یقینا قریب دی چې خو تعالی د ځمکې نه من الارض د ځمکې نه ليخرجوا کمن هاده د پار جو باسی دی دلر منها دی جو باسی تعالی من هاده دین و اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا او وقت به دیر نکی دی خلاف کرستان الا قلیلا مگر لګ سنت من سنت من قد ارسلنا قبلك پشان د طریقې زما من د هغه چا قد ارسلنا چې لګلی موږ من قبلك مخستانه ولا تجد لسنتنا تحویلا پیدا بنکته د پاره د قانون زمونږه د طریقې زمونږه تحویلا بدلیدل اقمن صلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا عنوان د آیات مبلغ ته وای چې کلکېږي نو د موس پابندي کوه اقیم الصلاۃ پابندی کوو د مزل دلو کې شمس د زوال د نور نه الا غسق الليل در شپې پورې و قران الفجر او لستل د قران کریم په وخت د سحر کې ان قران الفجر کان مشهودا یقینا مز د سحر ته حاضری کی ملائک مشهودا حاضری وته کې دي شي ومن الليل فتهجد به نافله لك او د شپې دی برخنه فتهجد به تهجد کوا نافله لك دا زیاتی فرض دی په تعبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تهجد فرض عسى ان يبعثك ربك زرد چوبر سي تعالی رب تا مقام محمودا ځای ستایل شوی تا مقام محمود چې نبی علیہ السلام به قیامت پر شفارس کی احادیثو کې تفصیل موجود دی وقر رب ادخلنی مدخل صدق او آیا اے رب داخل کې مال را په داخلې دلو رښتیا او سره او اخرجنی او راو باسه مال را په یستل رښتیا او سره مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او وګرځې مال را راکې مال را د خپل طرف نه سلطان النصير غلبه چې مدد ورسره ای وقل جاء الحق وزهق الباطل او پیغمبر علیہ السلام راغ حق او برباد شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل ډیرو کیدون کې ظالم چې دی هغه قران کریم سر نور نور تاوان کیږي عقیده ور سره نور نور خرابيږي او د مؤمن زړه ته په شفا ملاوي دی وایي چې صرف دې لیدلې داغه باوجود بیا خلاف کوي قران کریم کې الله جل شانه یو د روح شفای خلا یو قران کریم کې الله جل شانه د بدن شفای خلا د روح شفا دا ده چې تب د بد اعمالو نه ځان بچ کی او د بدن شفا دا ده اعوذ بکلمات الله التامه واسمائه كلها عامه من شر الخاصه والعامه ومن شر العين اللامه ومن شر حاسد اذا حسد دا ځان یاد کړئ دا الله جل شانه په حکم سره د برګي مرض د لیوانتوب او دا مردار دانی چې کمی دي د ګډه خرابېدل تبا او ساتنګي کله چې احسان کله چې انعام کومګه په انسان باندې اعراضانو دې مخواړي ونه اب جانبي ونه اب جانبي او اوري په خپل اړه باندې و اذا مسو شر کان یو سا کله چې ورسیږي د تکلیف نو وي دې نا امیدا قل وا پیغمبر علی السلام قل وای پیغمبر علی السلام قل روح من امر ربی وای روح پیدا شوه دی په امر درب زما په حکم درب زما و ما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه دي درکړې شوی تاسو ته من العلم دی لم نه الا قليلا مگر لګو ولا ان شئنا که چرته موږ اوغواړو لنذهبن بالذي اوحينا اليك خامخابو بزمږه هغه کتاب چې وه کړې موږ ته تا الله جل شانو وي که چرته کې مونږ وغواړو نو مونږ به دا کتاب سان او اخلو ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا پیدا نه کیته د دې په واپس کولو پس انکار کوي زیات د خلقونه الا کفور مگر د کفر او د ناشکرای نه انکار نه کوي وقالو وایي لن نؤمن لك حتا تفجر من الارض ينبوعا لن نؤمن لك هیڅ موږ ایمان راړو په تابانه دردې پوری چروانه کی ته تب جوړه چروانه کی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایشونه موږ له چینه روانه کا تا سره د خزانه شیخ باغونه دي شي در سره د اسمان را باندې را ورځو د سرو زر یو کور دي شي در سره اسمان ته خوېږي چې مونږ را تګورو دا مطالبه دی بس اخیری جواب ورکې قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول دا تاسو چې سوال دا الله سره دی د ایمان راوړلو نه ايؤمنو د ایمان راوړلو نه اس جاءهم الهدى کله چې راغې دې ته هدایت ایمان د څه د وجنه راغی الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا مگر دا چې دی وی چې آی را لګل الله سړی پیغمبر قلوا پیغمبر علی السلام لو کان فی الارض په دې باندې د اسمان نه ملک رسولا فرشتہ پیغمبر قل وای کفا بالله شهیدا بیني و بینکم کافی دی الله گوا په مین زما کې په مین تاسو کې انه کان بعبادی خبیرا بصیرا یقینا د الله دې په خپل بندګانو باندې خبیرا خبردار بصیرا لیدونکې ومن يهد الله فهو المهتد چاته چې هدایت کې الله جل شانه نو دې پس ملا دی و مې یذل سوچ چې الله گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء ګور هدایت کون کې الله دې خو يهدي الیه مې یونی ته بزان کوم لګ طرف پیدا کا چې تا کې سناس ګرموالی کنه څه ګرمایش درکې نو الله تعالی ته هدایت کوي يهدي الیه مې یونی دا مطلب دی خدا انت کې دایات ومن یهد الله فهو المهتد سوق چې ومن یهد الله هغه سوق چې الله وته هدایت وکړي نو دی هم دغه د په هدایت باندې ومن یضلل او سوق چې گمراه کی الله تعالی فلن تجد لهم اولیاء من دونی نو پیدا باندې کې د دې د پاره مددګاران علاوه د الله نه ورحم یوم القیامت علی وجوههم عمیا وصم وبکما راجم بکم غدې لره په ورځ د قیامت باندې په مخونو د دی باندې هغه الله چې په خپل روان کړی حدیث کې راځي نو دی په مخ باندې روانو نشي او مې لاندو وبکمن چاړاګان به وسمین کاړو قیامت کې ها ما وام جهنم زائد دی وی جهنم چې سړی په قیامت کې هم چاړای هم په کیوند دی او هم په کې کونی دا بس مر بد حالي چې نه څه غږ اوري نه څه आवाज اوري چرته کې پس کروټو کې پری دی چرته کې مار تک لګي الله دې ته موږ وساتي کله ما خبت هر کله ما وام جانم زائد دې دې جهنم کله ما خبت هر کله چې یو حد تور سیدا جهنم زدنام سعیرا ان يخلق مثلهم چې پیدا کی پشان د دی وجعل لهم اجل لا ريب فيه او مقرر کړی د دې لپاره نه ټچنی شک پاغي پاغي کې ګور الله جل شانه په دې خبر باندې قادر دی چې په اسمانونو پیدا کړی انسان پیدا کولې شي د دې اسمانونو په شان د نور اسمانونو هم پیدا کولې شي فابد ظالمون الا کفورا انکار کوي ظالمان الا کفورا مگر د ناشکرای نه انکار نه کوي قل وای پیغمبر علی السلام لو کنتم تملکون خزائن خزائن رحمت ربی دا مخلوق دی راجزان دی که چرته یی تاسو قل وای پیغمبر علی السلام لو انتم تملکون که چرته تاسو مالکان وی خزائن تر خزائن رحمت ربی رحمت ربی د خزانه او د رحمت درف زما اذا لم سکتم خشیت الانفاق خامخا تاسو به ساتلې وي ځان سره بند کړي به مې ځان سره خشیت الانفاق د یری د خلاصې دلونه چې دا به خرج شي دا به خلاص شي بیا به څه کوو وکان الانسان قطور او د انسان بخل کوونکې د دې امت اخیر خلق په دوه خبرو علاقه یو بده شومانی او یو بدی امیدونه هم دوی کوي ولقد اتینا موسی یقینا ورکړه موږ موسی علی السلام ته تیس آیات نه معجزه همسا د لاس پر کېدل قحط په کافرانو باندې دریاب باندې پورې کېدل توپان په غیر راتلل ملخان سپګي پاغي کې کېدل په پیرغونیانو کې چندخان په هر څه کې موجودېدل وینا دا په هر څه کې موجودېدل ولقد ولقد اتینا موسی الكتاب ولقد اتینا موسی تسع آیات بینا یقینا ورکړه موږ موسی علی السلام ته هم معجزه فصل تاسو کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اذ جاءهم کله چې راغې دیتا فقال له نوې موسی علی السلام ته فرعون فرعون انی لازم کې یا موسی مسورا یقینا زه ګمان کوم پتا باندې موسی علی السلام لیونه ته خو لیوانه لقد لقد علمت ما انزل هؤلاء او الوت موسی علی السلام یقینا تا د پته ده چې نه دی را لګلی دا آیات هؤلاء دا آیات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکو بصائر د پاره د پوهې د خلکو پیرغون تا ته خپته چې دا معجزه الله را لګلی خو معنی نه د دې خبرې نه دا معلومی چې پیرغون الله منو خو په ضد باندې ولاړو وانی لا ظنک یا فرعون مسبورا او زه ګمان کوم په تابان ای فرعون مسبورا د هلاک شي لعنتی فاراد یستفزه من الارض پسو وختل فرعون چې باسی دی لره د ځمکې نه اولنی اسمان ته بیت العزت ته دا قران کریم اول ټول په یو ځل باندې اولنی اسمان ته نازل شوی دی وبالحق نزل او په حق سره نزل را نزلا وبالحق نزل او په حق سره را لګل نه موږ دې زموږ کتاب په دې دریش کال کې تا تا په 23 کال کې زموږ تراغله او په یو ورځ کې په یو ځل باندې اولنی اسمان تراغله وما ارسلنا کلا مبشرا ونذيرا او نه دې لګل موږ تعالی را مگر زیر ور کون کې ير ور کون کې او قران فرقناه لتقراه على الناس على مفسن او قران کریم موږ تقسیم کړي دې د پاره چې اول ولې دې تدې لرا فرقناه تقسیم کړي دې موږ په هیڅو هیڅو دې د پاره چې تی اول ولې په خلق باندې په کلار کلار لګ لګ علا مکسن په مزا ونزلنا او تنزیل او را لګل موږ دې قران لرا په لال را لګل سره قل وای پیغمبر علی السلام امنو به کی ایمان راړی تاسو پر قران او لا تؤمنو به او کی ایمان نه راړی ان الذين کچرته تاسو نه منی نور خلق به ومني یقینا هغه کسان او تل علم چور پېښو دو تعلم من قبله مخکې دینا نو عرب وي دا د عربو د محاورې مطابق ویلي وي خر على ذقنه زنه چې دا نو په زنه باندې ورغورځي اذا سجده کله چې سجده وکړي یادا چې کله انسان سجدي لذي نو روان شي سجدي له نو د ټول د په مخ کې د ټول د مخ کې زنه روانه ده نو ځنې اول ځمکې نه لاړه بیا ورپسې تندې نور لاړو پوزه وغیره نو ځنې ذکر کړه او نور په قیاس کړ ويقولون وعلي سبحان ربنا پاکی در رب زمګ لرا زمګ منسکه سبحان ربي الاعلى په سجده کې عجزی کې الله جل شانه ته او جړه کې جړه الله ته پکار ده قول دو الله وایا را مدد کې الله جل شانه لرا ود الرحمن یا را مدد کې مهربان بادشاہ او د الرحمن ذکر وش دی رحمان نه منو دی با رح د مسلمه الکذاب ته رحمان الم یمامه وی رحمان الیمامه ولم یکل له شریک فی الملک نشته د هغه لره شریک په بادشاہي کې ولم یکل له ولی من الذل او نشته د لره څوک امدادي د وجه د کمزورای نه چې الله جل شانه وګړي کمزور شي داسې ولی ول نشته چې د الله جل شانه کمزور شي وغه امداد وکي وکبره تکبیرا لوی بیان کړه الله جل شانه تکبیرا په لوی بیان ولسرا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الکهف په ترتیب د سوراتونو کې اتلسم نمبر دی پس د سورۃ بنی اسرائیل نه او په نزول د سوراتونو کې یو کم او یایم نمبر دی پس د سورۃ غاشیه نه او مخکې د صورت نحل نازل شوی دی ربط د صورت د مخکې صورت سره د صورت بن اسرائیل ابتدا هغه په سبحان او د الله په تسبیح ندلته کې د صورت کهف ابتدا هغه په الحمدلله سره کې دا الله صفات ذکر کړي د سورته اسراء د بنی اسرائیل په اخر کې حمد وو د سورته کهف په ابتدا کې حمد ذکر کړي داوه د سورته نفی د علم غیب د نیکانو بندګانو نه درې مې څه د قران کریم دی شروع کیږي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ټول صفاتونه د خدای ته اول دا سورته کهف چې ده سورته کهف چې دا چا د جمعې پرز باندې وي د دې یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې د د پاره یو نوري یو رڼا ای دا سورته کهف دا یو ډېر بهترین سورته ده اصحاب کاف دې کې د اصحاب کهف واقع ده او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویجی چا اولنی لس آیاتونه د سورته کهف یاد کړل او دجال راوته د د په وخت کې د دجال به ته ضرر نشي رسول د سورته کهف اولنی لس آیاتونه توای لکه څنګه پیریان چې د ایت الکرسی نه تختی نو دغه شان دی دجال به د صورت کهف نه تختی نه بشي ټینګې دی یا بتا الله به تنه بستا حفاظت کی کله چې دا صورت نازلې ده نو دې سره او یا زره پرشته راغلي ښا الحمدلله الذي حمدنا لله غزاد لرا ټول د خدای توب صفاتونه نشته د دې لپاره په دې باندې من علم سیلم ولا لآبائهم او نه د پلاران د دې لپاره کبرت کلمتن تخرج من افواههم ډیر لوی خبره ده چې وزي د خلو د دین یقولون الا کذبا نو وای دی مگر درو لوی خبره صدا چې دی وی چې الله جل شانه زوی نیولې نائب نیولې مثلا دا دی وی چې الله جل شانو کې نه د کارونو کولو نه عاجز دی دا خوري له خبره دی کی اسمان په کار دی چې په دې خبر را پریو دي زمکه اوچوي په دې خبره فلعلک باخر نفسک پس شاید چې ته وجه نزان خپل حال آکه ته ځان خپل علا آثار پدی پسې الا مؤمنو بهذا الحديث چې دی ایمان را نړی په دې خبره باندې اسف عاد وجد غمنا دا حدیث دا قران په دې باندې د ایمان راړي نو تور پسې دومره خپې چې ته بزان هلاک کې پرېګ دې ان جعلنا مع الارض زینتا لها یقینا بشک موږ ګرځولې دي هغه چې په مخ د دې ځمکه دی خائف د دې لپاره لنبلوهم دې لپاره چې امتحان کومګ په دې باندې ايهم احسن عمل چې کوم د دین خستا عمل والده و ان لجعلون ما عليها صعيدا جرزا یقینا موږ ګرځو هغه چې په دې ځمکه باندې دی میدان خالی یو وخت براشي او یو خالی میدان به پروتي ام حسب تان اصحاب الكهف اوس دې ځای نه د اصحاب کهف واقع ذکر کړي یهود رال او قریش ته ویل مشرکین ته چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې تاسو وکړي یو تاسو نه د ځوانانو په باره کې وکړي چې سالکان ورک شيو دویم تاسو نه د ذوالقرنین په باره کې وکي او دریم تاسو نه د روح په باره کې وکي چې چارته د دوو تاسو در د دوو جواب در کو دی یو در نه کو د دوو جواب در کو دی یو جواب در نه کو نه دا بیا پیغمبر دی او که چارته کې د درې واړو جواب نه در کو نه دا بیا پیغمبر نه دی نو دا د اصحاب کاف او واقع ده دا اصحاب کاف چې دي نو دا د بادشاهانو زامن او د راقیم کلیو تورات کې راقیم ذکر دی قران کې رقیم د دغه د رقیم کلیو دی هغه کلی کې اوسېدل میله وه میلې نه دی راغلی نه د میلې نه دی جدا شو یو طرف ته کې ناستل یو راغی یو طرف ته ناستې بل راغی کې ناست یو بل نه تپوسو کې څه چل دی یو ته وی چې یاره زما خو په دې خبرو یقین نه راځي دا بوتان بوتان او قبرونه دی عبادت کې په دې خبرو باندې خو زما سه یقین نه راځي ابل وته زما زړه کې هم دغه دا بل وته زما زړه کې هم دغه دا وای راځي چې زو چې روان شو په لار ور سره یو شپنکې مرګره شي هغه زما سره لم دا خبر راځي چې هر څه الله کوي نو چې کله ور سره شپنکې ملاو شو نو شپنکی سره یو سپې ومو سپې ور سره نو هغه سپې مور په روان شو دی روان دی یو غار ته ورسېدل په غار کې دی ود شو چې وردن شو نو ود شو الله جل شانو ود کړل ها بعض خلک الله د خیر د پاره ودی کې بعض د شر د پاره نو دی ودی شو او الله د خیر د پاره ودی کړ دلیل ګرځول دی نیکان خلک دي او د دې پیچ دی نو هغه په دک ځای باندې ودی شو سره د غار په خله باندې ناس ته هغه چوکیداری کوي د دې سپیم د غار په خلبان ناس چوکیدار دی قران کریم چې دی نو داغه ذکر کوي نو چې کله دا اصحاب کهف ذکر کوي نو اصحاب کهف سره داغه د سپین ذکر کوي نیکانو خلق سره مرګره شه الله جل شانه بده داغه مرګره کی که سپې د نیکانو مرګره شوی دی نو الله جل شانه دا سپین ذکر کړی دی بس اسی ور سره مرګرتیا کو اسی ور سره ځان ورګړو دی واقعاتو کې واقع ده وې مدرسې کې طالبانو نو هغه لبا یو بابا او هغه بوله هر سراړل ورکول به ولا خپه کېده باندې محله کې کله کله داسي مونږ په خال کې یو بابا به ته کراچۍ بابا اب ډېر زیات خپه کېده په طالبانو ډېر څه به ولا کول بس الله پاک دې له څوک پیدا کړی د خدمت د پاره هغه بابا چې هغه براتو دی لوي هر سراړل یو ځل یو سره روان دی لګي نه وخت کړی دی تلکاری او ډوډۍ دی راغسي طالبانو لراړي جمعه ته نو آیو ویل تا بیا غوی بابا خو د سره را لري هغه بل وی هغه بابا را لري نو مې ورپسې بل واغستو نو بابا د دروازې نه واپس چې ښا تاسو ما پسې وې وای تاسو باندې زنن د شپه په نهر باندې تیر کوم چې پته مو لګي بابا چې د شوی د شپې په خوب کې ولیدل چې قیامت قائم نه او طالبان د پولیس رات نه پورې تللی دي جنت ته روان دي نو آیو په کې وای چې ولکه هغه بابا خو مل ته کې شاته پرې خو دې راځي چې هغه ته سیلار شو سوري واپس ورته سیلار وې د پولیس رات نه ځان سره پورې دي چې سار را پاسې دې زری چای مړه جمعه تراړه وته چې وې نه چې خر را توای خو بس خدمت زم کومه ځان سره باندې پورې کوي د خلکو سره به پورې شي ښا د دې مرګرتیا هڅه وکړه دې سره اته ځان غټ کا وی احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وی نیکانو سره مين کوم خو زه په خپل باندې نیک نیم کې دې شي الله جل شانه د دې د وجه ما جنت ته بوزي دا نیکان خلق دې سره مين کوي ام حسب دا ان اصحاب الكافي اي ګمان کوي ته چې یقینا خاوندان د غار والا ور رقیمو د تختو والا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته فتا ویلی توحید مسله بیان کړی حضرت موسی علی السلام ته فتا ویلو ځوان چې د توحید مسله بیان کړی دا د اذ اول چې ته تو کله چرال ځوانان ځواني دي دا دا په دین کې خرج کا الل فتیت ځوانان الل اول فتیت رال ځوانان الل کهف غار تا فقالوا دې ربنا رب زمونږه نو پس او تپول مونږه غي علا اذانهم په غوګونو دا غي باندې فل کهف سنین عدد په غار کې عدد سو کلونه رشمیر نیکان خلق دي او کرامت والدي خداغه باوجود په خوب کې الله جل شانه ته محتاج دي محتاج دي نستا دانه بسخه کی ثم باس نام لنا علما او بیا د کېدو کې محتاج نو پاسېدو کې محتاج دي ثم باس نام بیا راپور تک ول موږ دی لرل نه علما د لپاره چې ښکار کو موږ ايو الحزبین کوم یو د دوه ډلو نه احصا خشمیرون کړي لمال بيسو هغه چې دی وخت تیر کړی دی امدن د مدینه دی په خپل کې یو وی چې دومره وخت تیر کړی بل وی چې دومره وخت تیر کړی دوه ډلې شیو کنه یا رستنی خلک اغي چې دوه ډلې شیو د بادشاہ ډله او د قوم ډله اغي د دې په اړه کې خبرې کولې نحنو نقص عليك نبأهم بالحق یقینا موږ بیانو بتا باندې خبر ده دی بالحق د حق کار کول د پاره انهم فی تسن عملو بربهم وزدناهم هدى یقینا دغه ځوانانو چې ایمان راوړې پر خپل باندې او زیات کړو دی لره اخلاص هدن هدایت مطلب دا توفیق ول ډیر کړو وربطنا علی قلوبهم او کلکواله مو راوستو په زړونو د دې باندې پټای مو په لګونی ربط ربط القلب پټای ته وي علا قلوب په زړونو د دې باندې اذ قامو کله چې دی ودریدل فقالو دی وی ربنا رب السماوات رب زمغ رب د اسمانونو دی والارض او د زمکو لن ندعو من دونه الها نرا مدد کو مونږ بغیر د الله نه بل حاجت روا لقد قلنا اذا شططا یقینا ویلې به موږ په دغه وخت کې زیاتی خبره هاولای قوم اتخذوا من دون الها دا قوم زمګ د چنیولې دي ما سیوا د الله نه نور مددګاران لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولن راړي دی په دې باندې دلیل کارا فمن ازرم ممن افترا علی الله کذبا لسوک دې ډېر ظالم دا غچانه چې جوړ کړل په الله باندې درو وجه تزلتموهم وتر الشمس ویني بتنوا دا چې غار مخه ته پراتو نو یو طرف نه بچنور راحتن هم به په لګي د چې ډوبې د بم نور لګي دو وتر الشمس ویني بتنوا ارتت اذا طلعت تزاور کله به چې د راحت تزاور او ریدبا ان کافیم د غار نه ذات الیمین خي طرف ته غذا غربت کله به چې پریوتو تقرزهم نو پریدی دی لرزعات شیم علیګس طرف تا وهم فی فجوه منه او دیو په کولاو میدان کې منه د دې غار نه ذالک من آیات الله دا د نشانو د الله ندی مې يهد الله او چاله چې توفیق ورکړي الله تعالی هو المهتد هم دې په هدایت او ته وای چې مال من دا نه خرکولې شي اړو راړو موږ دی لرا ذات الیمین خي طرف ته او ذات شمال او ګس طرف ته وقلبهم او سپید دی باستون غړون کې دی ذراعه لی جو خپل لرا بالوسید په درشل د غار باندې لوي طلعت علیهم خام خاډک شی وبت ویت دینا او رعب دی ارنا تبت نه ریدل دال اسری وختیم غټ شي مکانم غټ شي سترګم کلاو دي وکذالک باس نام د شان دی مارا پورته کړ دی لرا لیتسالو بینهم دې لپاره چې پښتنو کې دی یو بل نه نیک اعمال کوي ګوره د نیک عمل فائدہ هم دا ده چې سړی جنت تلاشي نو دې خلکو سره بکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بکینی اصحاب کهف سره بکینی صحابه سره بکینی دا غینه به تاسو کې تاسو کیسه مونږ ته پوره پوره وکړي مونږ خو ویل وخو ډېر خبره پکې پټې ناغه مونږ د ښکار شي او سیدر علی السلام موسی علی السلام سره ملاو شي ناغی نه بداغی کیسه خو پوره پوره واوري قران خو اجمالی کیسه د دې لپاره ذکر کړي د دې لپاره چې بس ما تا ته صرف د دین یو عبرت واخلو به تور د عبرت ذکر خیزا قصه برای قصه نی د دې د وجنه اجمالی قصه ذکر کی دې خبره په کې منځ کې پری دی ليتساءلوا بينهم چې پښتنو کې دیو بلنا قال قائل منهم ویل یو وین کې د دینا کم لبستم سم روح تاسو تیر کړی قالو دی وی لبسنا یومن او بعض یومن وخت تر کړه مونږه یو ورځ یا سیسه درځه اے خبر نه دی چې مونږه څومره وخت تر کړه زیر علی السلام هم وفات شي وغم نو خبر چې ما څومره وخت تر کړه دی مې چې لبسنا یومن او بعض یومن قالو دی وی ربکم رب تاسو عالم خپ وره به مال بستم پاغه چې تاسو تیر کړی پیسې که در سره نو دا خبره ده دا د توکل منافی نه دي د توکل خلاف نه دي ځان سره دې پیسې وړې وتلی هذه دا ال المدینه خار تفل انظر ادي ګوري ايها اسکا طعامن چې کوم یو د دې نه پاک دی طعامن په خوراک کې په خوراک کې چې دنه کوم یو پاک وي ګوري ګوري دا نه چې ګنده چولو والو ګوري مټې راخکلی نږدې طرف ته ځخه بالټې پروت نو هغه دغه هغه پلیټ چې کم سکای نه هغه ځخه وبو کې دغه کوي اوس خاطر دې کرا کوي او یا چاول والا چې ګوري ریجو والا نو ریجو والا سره ګنده تلیه پرته او هغه تلیه چې دنه هغه په پلیټ کې راکاږي او بس بیا پته لګي چې درې ورځې ځان دی که څلور ورځې ځان دی پاک خوراک والا ګوره نن سبا نظام نشته دی پاک خوراک څه شی ځان لري که څه خونه کې شی واغسته دا خري فروټ ځان لوالي سره بازار کې به خوراک نه کې خله بازار خوراک خري هیڅ پته هم نه لګي ازنه چې مردار چرګ در باندې وخورو ال المدینه ته لار څخه خار ته فلینظر او دی ګوري ایو اس کا تو امن چې کوم یو د دینه پاک خوراک واله دی فلیاتکم برزق منه راځي تاسو ته خوراک ده منه دا غنه ګور اولیاء دی خوراک ته محتاج دي ولیتلطف نرمی دي کې ولا یشر الله کله چې د پتو لګي چې حالات ته خراب دي نرمی کوه ولا یشر الله کو دي نشي بكم حدن فتعصبان يوتن وکذالک دغه شانته آثرنا علیهم موږ خبر کړ په دې باندې خلق دا خلق چې خبر کړ تم دا موږ خبر کړ الله ته خلق خبر کړی دی لیعلم دې د پر دې پوښې نو وعد الله حق چې وعد د الله حق ده وان الساعه یقینا قیامت لا ریب فی نشته شک باغی کې اذ یتنازعون بینهم چې کله اذ یتنازعون بینهم کله چې دی جګړه کوله بینهم په خپل میانس کې امرهم په بار د حال د دی کې په خپل میانس کې بحث کو چې اوس دی سره څوک دی نه یو کس چې رال ډوړای پسې هغه دکاندار ور سره جنگ جوړ کړ چې دا د کومې زمانه خپېسې مونږه دا چې د خزانه مونږه ده نو هغه تنال تنه واپس شو خو پولیس والا ته خبر شو راوی نه څه بیا وی چې موږ داسې مرګري یو ته غار کې نورم پراته دي چې ال ته لاړو غار ته وردن نشم دی ور سره بیا ودی شي چې ودی شو نو بس بیا وفات شو ټول وفات شو په ځل باندې ها د مرګ نیم ځان بچ نه او بیا دي فقالو فقالو ابن عليهم بنيان او دې جوړه کې په دې باندې آبادی ربهم اعلم بهم رب په دې په دې باندې بازوي چې موږ په دې باندې د پاسه ګمبت آبادی جوړو لکه نن سبا چې پات چې آبادی په جوړه کې یا چې پات شي نو قبر سره ولا خاطی مصالح ورې کړی نه چې چاته سبق نه یادي وی ورچا او الته کې قبر سره کېنه نو سبق به تیار شي دا شرکی ښا تبرکات والا فقال ابن عليه بنيانا ویلې جوړ کې د قبر سدي سره بناسي حافظ قرآن ما ته سبق نه یادي ال تک زیاد د جمعات نه ولادي قبر خواته حیران عقل د مقتدی د عقل جنن دا والي شوی او ویل دی جوړ کې پرې باندې ابن یانا نه باندې ربهم عالم به مگر چا پر بیت المصلی خو لیکل ناس به تسرونه به کته کړی دا دی چې کوم ځای کې مړ شوي نو دغه ځای کې خوا کې لږ فاصله کې به ورسره موږ جومات جوړ کړو چې دا نیکان خلک راځي دلته کې موس کوي او دوی ته دعا کوي دا نیکان یاد ساتل شي سیقولون ثلاثه رابعهم قلب قلبهم زرد چې بازي وای به دې چې دا دریم سلورم د دې سپیو ويقولون وای دې خمسه سادسم قلبهم دا شپږو پنځو شپږم د رئیس په ورځ من بل غیب دا وشتل دی په بې دلیله خبرو باندې ویقول نو وای دې سبت و ثامنم قلبهم وای دې دا وو او اتم د رئیس په وو یهود چې نه هغه د اصحاب کهف په نوم باندې ډېر وروړی خورلې وخه یهود وی چې دا اصحاب کهف دا زمونږ د قوم نو ډېر به پنازېدل قر رب یعلم بعدتهم اوسم د مړو په نوم باندې نظرانه وروډایګانې خوري اوایا رب زما خپو دې بعدتهم پښمیر دې ما علمهم الا قلیل نه پویږي پښمیر دې باندې مگر لګ فلا تمارفهم الا مران ظاهرا خبره باس مکوا تو فی په بار د دې کې الا مران ظاهرا مگر بحث ظاهرا سرسری چې دا کوم تا ته بس ملاو شوی د کوم خبره وه راغله د دې بحث کوه ولا تستفتی فیهم منهم احدا او تاسو نو کوا د د دې بنی اسرائیل نه احدن دی او تنه د دې نبی چانه د دې په باره کې تاسو وو فيه د دې په فيهم د دې په باره کې منهم د دې بنی اسرائیل نه احدن دی او تنه تاسو مکو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا امو په بار د یو شي کې جز کوم کې دا کار سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سبا پته نشته دی چې سبا بس کی او دی وی زما پیر زما د حال خبر دی او دا زما مرشد دی او یو بل طریقه هم کوي وی تعلق ور سره ساتي د زړه تعلق ور سره ساتي ربط ور سره ساتي پیر سره حاضر ناظر غني موایا په بار د یو شي کې چې یقینا د کون کې ذالک غدا د کار نه رسبا الا ان یشاء الله مگر ان شاء الله وایا واذکر ربک رسول الله صلی الله علیه وسلم له یهود را چې دا تاسو وکړو چې اصحاب کتاب او ذلقرنین په بار کې تاسو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مته صبر شي ان شاء الله ته نهیر شو چې ان شاء الله ته نهیر شو نو ول سره دی وه دا رست شو ولس رضی يهود نبی رسول الله باندې دا خبر ډېر ګرانه شو يهود چې دی هغه وی چې دی دروغجن دی نعوذ بالله او یاد طرف په ځان سي ته کړ چې هیر شي ستانه وقل و عسى يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا زر دی وای زه نږدې د چې رب زما او بخی ما تا ربي رب زما عسى وای چې زمانه کوم هیر شي وي دي یعنی که هیر شو رانه نو ما ته الله پاک د دې نور خو خو نو من هاذا د دین رشدن په پایدا او په خیر کې ول بيسو فی کهفین او دی وخت تر کې فی کهفین په غار کې 300 سنین درې سو کال او زادو تسا او زیاتی نور نه نو 309 کال په حساب د سپګمې ښا قل الله د نور په حساب تقریبا 300 کال راځي قل الله عالم او یا لا په دې بمعاله بيسو پاغه چې دې تیر کړ له غیب السماوات والارض الله لا علم د پټو د اسمانونو دی او د زمکو دی ابصر به پس مکه کې په پټو الله پويږي او په اسمانونو کې په پټو خبرو باندې الله پويږي که څوک تا ته وایي چې زه پرې خبره باندې پويږم نو دا اسې خبره دروغ دي ابصر به سخلی دن کې دی او اسمع او سخاوري دن کې دی الله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمي احد او نشته دی علاوه دا الله نامه ولین څوک مددگار ولا يشرك في حكمي احد او نشته دی عیسی او ولا یشرک فی ولا یشرک فی حکم احد او نی صداری الله فی حکمه په خپل فیصله کې احد یو تن وتلول ولا وتل ما وحی الیک من کتاب ربک اول ولا هغه چې وحی کی تا د کتاب درب تان لا مبدل لکلماته نشته د بدلون کې د کلمو د الله لرسو کو ولن تجد من دونه ملتحدا او اس کله پیدا نه کې بغیر داغه نه سزا د پناهای واصبر نفسك مع الذين او تنك ځان خپل د هغه کسانو سره ريدعون ربهم چې را بلی رب خپل بالغدات ولشي سبا بیگا یریدون وجهو دی اراده لري د رضا د الله ولا تعد عین اکانهم واد نوړي سترګې ستاده دینا دا کم خلک چې سحر او ماقام د الله عبادت کوي نو دی سره ته مرګرتیاو کا دی سره ته کېره خو خلکو سره کېنه سبا د خلکو په سیل خته ولا تطع من اغفلنا قلبه او تابعداري مکو دا هغه چا چې غافل کړ موږ زړه دا غان ذکر نه یاد زموږ غفلت چې دا ډېر لوی مرض دی بچا چې غفلت راشي نو ددن هر څه پاتې شي غافلې ودو سبا دې ګوره په قبر کې ډېر اوږد خوب دی بیا ودې هلته کې دمې کوه که نه دلته کې ځان ستړی کا تأهب للمنیت حین تغدو عسا تمسی وقد نزل الرسول تأهب تأهب تیارې کول المنیت حین تغدو د مرګ د پاره کله چې ته سهار کې شاید چې تا باندې به ماخام شي او په داسې حالت باندې به په تا باندې ماخام راشي چې د مرګ پرشته به په تا به په تا پسې راغلي ستنقلک المنايا عن ديارک ويبدلک الرضا دارا بدارک زر دې چې دا مرګ دا مرګ چې دی نو دا به تا د دې کور نه به رخصت کی بل کور ته به دې بوځي او دا کور چې دی نو دا بدل بدل کی د دې په بدل کې بدل بل کور در کی بانک بعدها محمول کله چې د جنازه اوچت کړه قبر ته روانه فعلم نو پزړه کې دا کیده وساته ځکه مونږ وایو چې مړېګم نه زه غلم مړېګم کنه بل بمړېږي جنازه کوم نه بل جنازه بکوم کله چې دغه شي حال جنازه د اوچت کړه نو پوه شه چې ګوره سبا لبزم د بل پوګو باندې زم او دا مر چې ده دا یو کاسه ده کل نفس شاربها هر یو نفس و داس کی والقبر والقبر باب کل نفس داخلها قبر چې ده دا یو دروازه ده او دا مر چې ده دا یو دروازه ده هر سره په پدی باندې داخلي څه پته لګي زماستا کپن هغه شلولې او پیار پروتي په قبر کې ډیر اوږد خوب دی الته بیا خوب وکا او کدل ته د خوب کو نو په قبر کې به ګور بیا شوګيري بیا به ویخه خام ولا تطع من اغفلنا قلبه او تابعداري مکو د هغه چا چې غافل کړي د مونږ زړه داغه عن ذکرنا ادیات زمونږه ګور د غفلت دغه داري یو عالم اغل حسن بصری رحمت الله علیه غالبا اغل یو کس راغی او د زړه د قسوت شکایت وته زما د زړه ډیر زیات سخت وي نو حسن بصری وته وی په ذکر باندې ولیکا ویني څه ذکر تا او د ذکر دا گرمایش په ورمخ کې کا نستا دا زړه چې دی نو دی بس پاشي او بیا به کې ته د الله جل شانه مظهر ویني او بیا به کې ته د الله جل شانه کائنات ویني او د الله جل شانه د آیاتونو عجایب په کې د تخکار شي حکمت به ترا کولاو شي علم به در باندې را کولاو شي نو موږ دومره ډېر وکړو دومره چې زموږ په زړه تیار راشي نو چې تیار راشي نو زړه هم سخت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر خوا کې صحابي ناس هغه ډیکار وکړو نبی علیہ السلام ته کف عن جشاءک دا ډیکارونه زموږ نه لری کا عرب ډېر زیات بد غني اوس هم خلک کوي ویډې زیات بد غني چې ډیکار دی وسره خوا کوي ایا دا باسه کې نو صحابي چې دی ټول عمر هغه په ماړه ګېډه ډوډۍ نه وخوړلې ګوره د دې غفلت نه دومره اخري اخري اخري چې ګوره باندې تیار راشي ورپسې بیا اوبه دومره اوس کی چې د دغه هغه موز چې دی د پښمني د سهار هغه موز نو هغه په درانه ګېډه باندې وکړي نو که هلته کې استاد یې لغونه کې قیرت وږدی نو دی پې نه پوهېږي ګنې د سحر مسته پرشته حاضر شي پرشته سحر مز کې پرشته ولاړې مسته او استاد او درېدل دا ویني او زمونږ سحر مز کې بیا غنیم خوب وینو زمونږ استاد هغه چا ورته مال خوب نه راځي ډېر ډوډۍ خورا ورته چې ډېر بوس کا بردارک بل خوب درغه دا نشه ده وقل الحق من ربکم ها نو عن ذکر نه زمونږ د یاد نه وتبع وتبع هوا او تابع شری هوا او د خواهش خپل وکانه امر فرتا او د کار د زیاتی د حد نه وقل الحق من ربكم او حق د طرف د رب تاسو نه دی فمن شاء حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمار ته وی عمار خپکیګم دنیا چې دن یا مرکوب دی یا مشموم دی دنیا چې دا نو یا مرکوب دی مرکوب سورلی ده نو سورلی چې دی نو دا د اسکیډنډونو د قتلونو شی دی او یا مشموم دی خوشبویي ده نو خوشبویي قیمتي خوشبویي چې دا نو هغه مشت دی او دا د اوسای په نوم کې د وینې نه جوړیږي نو ګوره هغه نجاست د هغې نه قیمتي خوشبویي جوړه شوه او یا دا دنیا ملبوس ته کپړې دي نو بیکار قیمتي کپړه چې کومه ده نو هغه ریخم دي او هغه د چینجی فضله ده هغه د چینجی ګندګي ده د ریخم چینجی خلک خلک چاته ډېر نازک د ریخم چینجی نو هغه فضله ده او یا مشروب دی نو مشروب هغه وبدي او به خود ټوله دنیا شریکی دي ارسو کس کی او یا منکوه دی نکاح دی نو نکاح چې دی نو نکاح هغه مبال فی مبال بول په بولو کې دي او یا مطعوم دی طعام دی نو طعام په ټولو کې قیمتي خوراک چې دی نو هغه ګبین دی او ګبین چې دی نو دا یا د مچای دغه دی فضله ده یا د مچای الټای دی دغه د ستا دنیا وه من ربکم د طرف د رب تاسو نه دی د چا چې خوښ شي ایمان دراړي او د چا چې خوښ شي نو کوپر دیو کی ومن شاء فليكفر د چا چې خوښ شي کوپر دیو کی ان اعتدنا یقینا تیار کړل مونږه للظالمین د پاره د ظالمانو نارنو احاط بهم سرادقها احاطه بکی بدی باندې دیوالونه دی جهنم دومره غټ غټ دیوالونه وي چې د سونو کاله به داغه پلنواله داغه نه چې تسره دی خورا پلی شي په میلیونو باندې او د آخرت ملونه وای یستغیثو او خوراک بیسی کچارته کې اوبه بیسی کچارته کې دې پریادو کې د اوبو د پارا نو یغاث پریاد به قبول کړي شي به ماین په بو باندې کل مهله پشان د تانبی ویل کړي شي تانبه چې څنګه ویل کړي شي داسې ګرمه ځکه تانبه د په اخوا د اور باندې نه ولي کیږي ها دله سم ټه ټور پکاري یشویل وجوه چې پوسته کې بلر کې د مخونونه یا یشویل وجوه ویلی کوي به مخونه بئس الشراب چې کله وتاغه ور نږدې کی نو مخ له غوښه ورځي بئس الشراب ډېر بد دي د اسکل وسات مرتفقه او ډیر بد ځای دی د فائدې اغستلو ان الذين امنوا عمل کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کړي نیک زموږ استادان معنی کوي یحلون فیها کالیدار بکړې چې دی پاغې کې من اساورا من اساورا د بنگړو نه من ذهبین د سرو زرو نه ګوره جنتونه به یو جنت به د سپینو زرو وي ارث به د سپینو زرو وي بل جنت به هم د سپینو زرو وي نو ارث به د سپینو زرو وي بیا بل جنت د سرو زرو وي ارث به پکې د سرو زرو وي لوښي لرګي او هر څه د سرو زرو او بیا بل جنت چې دی هغه به هم د سرو زرو وي هر څه به د سرو زرو وي څلور جنتونه شو نو بیا معمولی جنتی له الله یو پلس ور کوي نو هر یو جنت یو پلس کا نو لس جنتونه دي د سرو زرو او بیا د لس جنتونه د سرو زرو بیا لس جنتونه د سپینو زرو بیا لس جنتونه د سپینو زرو سلويخ جنتونه دي شو او یو جنت چې دی هغه د دې دنیا په لس عمر دی بیا حساب کولو یو لوی دنیا الله پاک سره د دې دنیا اړ حیثیت نشته دی که حیثیت ویلو د کافر لبیو دې ته نه ورکړي